وګوره باز خلک داسي چې الله ور اولاد نه ور کوي نو الله تمینت او زاری کوي چې کله ول الله اولاد ورکی نو بیا شرک شروع کی په دې کې رد دی د شرک هو الذی خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها او داغی نه داغی بیبي بی هم پیدا کړی دا د د پاره چې دا بیبي بی سره دا سړی آرامو کی سکون ورته ملاو شي نو په دې آیت کې وایي چې کله دا مذکر مؤنث سره جماو کی او دا مؤنث حمل جوړ شي نو الله چې ولکل روغ بچي ورکی نو بیا دقه خزه خاون الله لره شریکان جوړي دې کې مراد سوق دي بعض خلکو دلته یو قصه جوړه کړې ده هغه قصه دا ده و د آدم علی السلام بچی به کېدل او هغه بمړ کېدل ماشومان به پیدا شو بیا بمړ شو نو وای د آدم علی السلام بیبي ډیره پریشانه وا حوا رضی الله عنها انو وای شیطان ورته انساني شکل کې راغې د یو نیک په شکل کې او ورته وای چې ولی خپای و یاره بچی می کیږي او غمړ کیږي نو په دې خپای منو وی آدم علی السلام ورته وی وی دا شیطان ورته وی چې زبد ته یو چلو خیمه دا اختیار کا نستا بچی اب نمړ کیږي وی س وی چې دا پیرا د الله بچی در کی نو هغه لبا نوم کې د عبد الحارث حارس معنی د کاسب کسب کون کې او کسب خو انسان کوي نو عبد الحارث معنی د حارس بنده یو محمد حارس نوم کې خودل دی حارس نوم کې خودل دی دا صحیح دی خو یو سړی عبد الحارث دی نو دا بیا غلط دی ځکه حارس بنده دی نو د بنده بنده شو دا نو دا وای چې الله ولا بچي ورک نو هغه له نوم کې خود عبد الحارث نو عبد الحارث هغه الله بیا نو وجه نو دا آیاتونه وی الله را ولېګل چې ګوره دواړو زمانہ دعاګانې کولې چې موږ له روغ بچی راکه چې به ملور ک نو بیا ول نوم عبد الحارث کې خدا نو شرک او کده ته وی شرک تسمیه وی دا قصه خلکو لیکلې ده تفاسیر هم بعضو نقل کړي ده او قرطبی لیکلی دی چې داسې قصې چې کم دینو مذکور من ضعیف الحدیث دا په ضعیف حدیثونو کې ذکر ده او په ترمذی کې او نورو کې دا سراغلی دي وفي الاسرائيليات كثير ليس سب ليس لها صبات دا چې کوم دینو په اسرائيلياتو کې ډيري دي چې د هغه د پاره سم مضبوطواله نه او څوک چې دا هغه زړی نو هغه په داسې خبرو باندې اعتماد نه کوي قرطبي لیکلی دي وی آدم علی السلام او داغه بیبي اگر چې د شیطان یو پیر دواړه دوک کړیو خو نبی علی السلام وی چې مؤمن د یوې سړی نه دوزل نه چی چلے کیږي یو ځل سړی مار لړم سشي اوچی چی نو بیا چې کله په غلار زین او غزه وته یادېږي یو ځل سړی په لار رواني او درز خوري چې کله هغه ځای لراشي بیا خپې کلکی لاګي بیا چې د درزو نه خورم انو دا یو پیره دوک کړیو بیا غي وی خو بیا نشو دوک کوله نو دا خبره غلطه ده علامه ابن جوزی په التسهیل کې لیکلی دی وای دا کومه کیسه چې دای کړی دا یفتقر الی نقل بسند صحیح دا محتاج ده دیتا چې په صحیح سند سره نقل شي او صحیح سند شته نه وهیا وهو غیر موجود فی تلک القصه صحیح سند په دې قصه کې نشتا قاضی بیزاوی رحمت الله علیه وای و امثال ذالک لا تلیق بالانبیاء دا سی قصې د انبیاء او د شان سره مناسب ندي نو دا خبره بالکل غلطه ده اصل خبره صدا یو توجیه دا ده چې د اول آیت کې د شرک ذکر نشته دا متعلق دی د آدم علی السلام او داغه د بیبي سره او دا دوی میت چې دی نو دا بیا عام دی دې کې هر مذکر او مؤنث به مراد شي ولی چې دې کې اخیرنې ټکه راغلې ده جمع فتعال الله عما یشرکون هغه دوه کسان یشرکان پکارو یشرکون جمع وی چې قیامت پورې څومره خلک الله سره شریک کین او الله دا غي نه سره پاک دی اوچت دی نو اول معنا کوم داسي هو الذی خلقکم من نفس واحده دا الله دی غزاد چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه څنګه چې ته جنس کې انسان یې هغه هم ستا جنس د انسان دی بیبي دې انسان ده ته هم انسان یې یو جنس کې دواړه یې لور دې نه ده خو جنس کې د تا سره دغه شان دلتم په معنی د جنس او دغه شان سورته نحل دواو یا کې نفس په معنی د جنس فلما تغشاها نو هر کله چې جماو کې هغه سره حملت حملا خفيفا اوس چې جن شونو بیا پکې د سره د آدم علی السلام او داغه د بیبي بی ذکر رانه غدا تر قیامت چې څوک داسې عمل کوي نو هغه ته شامل دي چې شرک کوي صحیح شو بیا خو بالکل آیت عام شو درې متوجی پدې کې مراد دې چې دین سوق عرب عرب چې دې نو دا د قصوی اولادو صحیح شو او قصوی چې دې نو دا د عرب بابا او نکو نو خلقکم من نفس واحده د یو نفس نه چې قصوی دې داغه نه تاسو ټول عرب پیدا کړی یی داسې وجعل منها زوجها هغه د جنس نه بیبیم پیدا کړي وا نو دغه قصیل چې کله الله اولاد ورک نو دې خزه خاون او سره شریکان جوړ کړل چاله نوم کې خدا عبد العزا او چاله عبد مناف او چاله عبد الشمس ټول شرک نمونه وو دا ته مراد دي ها الله یا چې دین علما وی چې مراد ته يهود او نصارا دي يهود او نصارا ول چې با الله کله به واده وکنو بچو سوال به الله نه کو او چې به ولا ورکل نو يهودو به يهودي کنو دا به او تویل چې بچي دا زو تو چې غزير عليه السلام د الله زوی دی نسوارا ول چې به بچي ورک نو الله نه به سوالونه کول چې به ول ورک نو نصرانی به ته جوړ ک وې دا ځان سره عقیده کې راول چې عیسی علی السلام د الله زوی دی چا به غزیر علی السلام تر مدد شوی چا به عیسی علی السلام ته شرک وک کنه دا توجیهات بیا صحیح دي ښا او دا قصه چې کومه وا نو تاسو تمو ویل چې دا صدا ضعیفه ده الله افسوس داره چې بعض خلک په دین پیږي چې زوی په خبره او هغه نه بچدن واغلو یا مسله جوړه کی توسل د آدم علی السلام په نبی علی السلام حدیث منګو خو د چې مکمل ضعیف بلکې موضوعی دی په فضائل اعمال کې پیرتشتا چې د دې حدیث سند ضعیف دی بیا هم خلک دا خبرې په منبرونو کوي دا واقعا ضعیفه بیا هم لګیا دي کوي د نبی علی سلام د سلام په باره کې موضوع علی الاعمش امام اعمش چې کم دینو هغه دا روایت موضوعی دی په اعمش باندې فتاوا علماء البلد الحرام لیکلی دي سنن الکبرى د امام بهقي په د حاشیه تخریج کړي درې راویان وي پکې ضعیف دي نو یو ضعیف حدیث او هغه دومره په زور شور سره غي نه کې دي ثابتول دا داغه چا کار دی چې هغه صرف لکیر کې فقيري هغه سره علم نه نو هغه دا خبرې کوي عقیده په خبره واحد نه ثابتېږي چې کله صحیح نو چې ضعیف شي نو پاغي ودا کم زینه ثابت شي لنکونن من الشاکرین خامخا شوب منګه د شکر گزارونه ځکه چې ماشوم کې خود صلاحیت او غیر صلاحیت پته لانه لګی کنه هغه خلا رسته چې بالغ شي پته به لګی نو دا خود ماحول سره تعلق ساتي اصل کې صالح په معنی د سالم چې ګډ نه یړون نه شل نه لیوانه نه داسي فلما آتاهما صالحا هر کله چې ورکی الله دې دواړو ته روغ رمټ بچي جعل له شرکا نو ګرځي دا دواړه الله د پر شریکان فيما آتاهما پاغه کې چې ورکړي دې الله دې دواړو ته فصلوي دې الله دا غنا چې دې کم شرکې ایشرکون ما لا یخلق شیئا ای دې شریکې د الله سره غا چې نشي پیدا کولای څه شی لرا وهم یخلقون او هغه په خپل پیدا کړی شوی مخلوق شریکې شیطان دی او که انسان دی او که پیره دی او که پرشتہ دی او که نبی دی او که ولی دی دا مخلوق دی که نه دی نو چې مخلوق شو نو دا د کم ځای نه الہ شو الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها ایدی د پارخ پښتا یمشون بها چتل کوي پاغه باندې کبوتانی نو داغه خو په نوي لاسونه نو او کنیکان بندگان ته مراد شي نو په مرگ باندې داغه خپل لاسونو نه بیاغه حرکت شو ختم شو اې دې د پاره خپېشته چې تلل کوي پاغي یا دې د پاره لاسونه دي چې نیول کوي پاغي یا دې د پاره سترګې دي چې لیدل کولې شي پاغي یا دې د پاره غوګونه دي چې اورېدل کوي پاغي باندې یوم نشتا وای راو بلې شرکا تاسو بیا چل جوړ کوي زما خلاف مال مهلت مرا کوي الله الله انبیا سمر زړور بهادر هغه کسان چې تاسو را مدد کوي ما سوا د الله نه طاقت نه لري تاسو د امداد او نه د خپل ځانونو سره امداد کولای شي نه تاسو امداد کولای شي او نه د ځانونو وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا او کترا بلی دی باطل خدایانو لره هدایت تا لا يسمعوا ناوري اغي اشاره د مکارم الاخلاق ته ښه اخلاق خذ العفو الله خذ العفو ونی سما پی کول مل ونی سخپل خوې ما پی کول خلق تا ان خپل خوې جوړ کا ما پی کول چې یو سړی تا پسې سووي رد بدی وي یا ستاسو حق کوتایو کمیو کی نو ته اخلاق حسنه استعمال ک پروا نه کوي خذل عفو نو خو یو ګرځاو ما پی کول خلق تا و امر بالعرف یو امر یو ادب ما پی کوا دویم و امر بالعرف حکم کوا په توحید باندې ابن عباس صاحب او عطوا د دین سراج المنیر او قرطبی نقل کړي و امر بالعرف ای بالتوحید و اعرض عن الجاهلین او مخواړه وا د جاهلانو نا و اما ينزغنک من الشیطان نزغون او کچرته وسوسه ورسیږي تا ته د شیطان د طرف نه وسوسه فاستعذ بالله پس پناه وغواړه په الله پورې دابل ادب انه سمیع بس علیم یقینا د الله تعالی اوریدونکو او پوه دی الله پورې پناه غواړه چې الله د شیطان د وسوسې نه مې وساتي ان الذين یقینا کسان تقوا چې ځان بچ کړه د الله د نافرمانی نه اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې ورسیږي غیتا وسوسه د شیطان نه کله چې ته راتلل نه کې د کاپیرانو ته په یو معجزه قالو نه دی ویلو لشتبیتها ولې دې نه د جوړ کړې د لره د ځان نه دی وای چې دا نبی د ځان جوړای نو یا لو لشتبیتها ولې تا نه مطالبه نه کوله د دې د الله نه ولې دې نه غوښته ادب د قران دا وخود چې کله قران عظیم لسته شي نو دې تغوا کېدا وای او چپ شي خپل سبق بنوي خبرې باندې کې دې د پاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي دا شو ادب د قران د قران عظیم ادب دا دی چې کله قران لسته کیږي نو تب وتغوګ دی او چې دا ادب دی وک نو الله پاک به پتا رحم کوي ها او بے ادبی د قران دادا چې کله قران لشته کیږي او خلک شور کوي لکه سورته حامی مسجدا شپږشتم آیات کې راځي نو دا الله دا غي مزمت بیان کړي نو ادب دا شو چې قران ته به خاموش شي دارنګه پیریان راغلیو او نبی علیہ السلام د قران تلاوت کو سورته احقاف نهشتم آیات کې بیا راځي نو کله چې دې ته حاضر شو نو یو بل ته ویل چې چپ شي نو کله چې قران پورا شو وګرځیدل خپل قوم ته يرون کی ګورا قالو انشت ابن کثیر وای دای ادب وک وهذا ادب منهم دا د پیریانو ادب نو ادب چې وک نو الله ته هدایت نصیب کړ نو ادب د قران دا دی چې قران لسته کیږي نو تاسو به خاموش شئ ایزا عام دی که د مانځنه خارج دی هم ته بغوګ دی او که په مانځ کې دی نو هم ته به ورته غوګ دی داغه آیت دی چې دا زمنګا د احناف دلیل دی چې امام پسې به ته سبق نه وې او ته بچپ ولاړې او لګ ته انصاف وکړه صرف کنه توجه وکړه بیا انصاف خپل وکړه دا مونږ نه ویو حافظ ابن کثیر په دې ځای لیکلی دی ولکن یتاکد ذالک فی الصلوات المکتوبه ابن کثیر روایت نقلای منګه خو صرف نقل کوتا تا ابن کثیر وای کما ورد فی الحدیث لکه حدیث شریف کې راغلی دی د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه روایت دی چې هغه وی نبی علی السلام وی انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا امام د دې د پاره چې پاغه پسې اقتدا وشي نو کله چې امام الله اکبر وکي نو تاسو هم الله اکبر وکي او کله چې امام قرائت شروع کړي نو تاسو چپ ودرېږئ دا د ابو موسی اشعری روایت د مسلم شریف روایت دی ها او امام ابن کثیر په دې ځای کې نقل کړی دی نو قران هم وایي چې تبچپه حدیث کې مرال چې تبچپه زمونږ د احناف هم دغه مسله ده چې کله امام الله اکبر وکي نو تم الله اکبر وکا امام سبحانك اللهم ځان سره پټوي نو تم ځان سره سبحانك اللهم تر ولا اله غیر پورې وایا خو چې کله امام سورته فاتحه شروع کړه نو بس ته خاموشي صورت وای نو تب خاموشي رکوع تزي الله اکبر وای نو تبه مو وای رکوع کې تسبیح امام وای نو تیم وایا امام سجده کې تسبیحات وای نو تیم وایا قاعده کې سبق وای نو تیم وایا ځکه هغه قران نه دی خو چې کوم حصہ پکې د قران ده نو آی کې بتسای خاموشي منګه ولی سبق نه وایو منګه زکه نه وایو چې منګه په قران عمل کو الله وی چې کله قران لسته کیږي نو تاسو چپ شئ او وګو تکید وای په حدیث عمل کو چې نبی علی السلام وی کله چې امام قرائت کوي نو تاسو چپ شئ نو یاران را پاسه دل ویر جوی چې فاتحه و نه نو مونږ نه کیږي نو تاسو اډو مونږ نه شو چې مونږ په قران او حدیث عمل کو زمونږ نه کیږي او چې ته په نه کې نو ستاره کیږي او دا واورا ابن مسعود رضی الله عنه روایت نقل کړی دی ابن کثیر په دې ځای کې وای ابن مسعود رضی الله عنه یو پیر خلق له امامتی ورکوله ابن مسعود خو صحابي دی د رسول الله کنه نو د سخل کو نه واوریدل چې امام نرستو لګیا دی سبق وای قرائت کو نو مانځه کې هغه نشو کوله نو فلما ان صرفا کله چې هغه سلام وګرځاو قال اما انا لكم ان تفهموا بالقران اما انا لكم ان تعقلوا تاسو له اوسه پورې هغه وخت نه راغله چې تاسو په قران ځان پوه کړئ تاسو له اوسه پورې هغه وخت نه راغله چې د عقل نه کار واخلئ نو چا ورته ویل چې څه ولي جی وای قران کې الله نه وای چې وای ذا قرئ القرآن فاستمعوا له کما امرکم الله کله چې قران لسته کیږي نو ته غوږ کې دی لکه څنګه چې تاسو تعالی ویلي فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کما امرکم الله نو دای ورته ولي ابن مسعود هم دا مطلب دی چې د قران دی آیت باندې به عمل کوی امام پسې به خاموش ولاړی صحیح شو دا ابن کثیر لیکلی دی دا سو کو صحابي دی د رسول الله عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اپ قران نه پیدا جوړي چې هغه ته خاموش شي بیا رست قرطبی لیکي قال علی ابن ابي طلحه عن ابن عباس علی ابن ابي طلحه نقل کوي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې هغه ترجمان القرآن ابن عباس سی وای چې انها فی الصلوات المفروضه دا د فرض منځونو په باره کې راغلی دی چې تاسو به امام پس خاموش شئ او دارنګ وکذا روی عن عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه دارنګ دار خبره د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه نم نقل ده سو صحابه شو درې ابن مسعود ابن عباس عبد الله ابن مغفل دا ټول وی چې دا د مانزه په باره کې دی بیا وی چې سفیان ثوری نقل کوي د ابي هاشم نه هغه نقل کوي د اسماعیل ابن کثیر نه او هغه د امام مجاهد نه هغه وی چې قال هي فی الصلات امام مجاهد لوی تابعی عالم دی هغه وی دا د مانزه په باره کې دی او دا یو کس نه وکزا رواه غیر واحد عن مجاهد ډیر علماو د امام مجاهد نه دا نقل کړی دي چې دا د مانزه باره کې دی بیا وی چې سعید ابن جبیر امام زحاق ابراهیم نخعی قتاده امام شعبی سدی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم دا ټول تابعین وای چې ان المراد بذالک فی الصلات د دینه مراد سره مونږ کې چې مانځ کې بتسای خاموش ولاړ او تبه نه وي قرطبي په دې آیت لیکلی دی قال نقاش اجمع اهل التفسير ان هذا الاستماع في الصلاه المكتوبه وغير المكتوبه د تفسیر ټول علما په دې اجماع کړي دا چې دا استماع په فرض او غیر فرض مانځ کې ده چې امام پس په فرض کې او په فرض کې تراو کې کوي نو تبسای نفل منځ کمی پای کې مم خاموش ولاړی علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په خپل فتاوا کې اول جل 147 کې لیکي مجموعه فتاوا کې علامه ابن القدامه رحمت الله علیه په المغنی اول جل 65 صفحه کې لیکي دا د امام احمد ابن حنبل مذهب والا دي چې د امام احمد ابن حنبل قول نقل کوي اجمع الناس یو کس نه یادای اجمع الناس انها نزلت فی الصلات یا نزلت فی الصلات اجماع د خلکو په دې ده چې دا د مانزه په باره کې راغلی ده یو کس نه اجماع په دې ده نو منګه ګورا قران حدیث اجماع په ټولو باندې عمل دی وای شوي په احادیثو کې راځي لکه ما تا ته حدیث وی د ابو موسی اشعری بعض خلک کوئی حدیث کې راځي تب وس ګوره او مونږه دا په خوا کتلې احادیث باندې الحمدلله احناف عمل کوي حدیث واورا مسلم شریف اول جل 174 صفحه کې ابو موسی اشعری صاحب حدیث ته نبی علیہ السلام څنګه ادب او تخی دوی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبنا نبی علیہ السلام مونږ ته خطبه ویلا تقریر را تکو فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا مونږ ته زمونږ طریقې و خودلې او د مونږ چلې راته و خودا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم اوس دې حدیث ته ګوره الکه دا دومره محدثین دومره صحابه وي د مانزه په باره کې دي ته نه ده ځکه چې ستاد مرزه خلاف دي دغه وجه بین امام نسائی سنن نسائی اول جلد دا حدیث کتاب دی صحاح ستو کې اول جیل یو سل شپک سل وختمه صبح کې داسې باب قائمای باب تأویل قوله عز وجل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون باب دې په بیان د تاویل د دې قول د الله کې چې الله قران کې وایي کله قران لسته کیږي نو تاسو او تغوکه دی او چپ شي نو کده دې دا مطلب نه وي امام نسائی په باب ولې قائم او حدیث څنګه راوړي اوس ګوره مخکنه حدیث د ابو موسی اشعری دا بل حدیث عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دا د ابو هريره صاحب روایت شو رضی الله عنه قال دیوی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم انما جعل الامام ليتم به امام د دې د پاره چې پاغه پس نیت شي فایزا کبر فکبروا وایزا قرأ فانصتوا کله چې الله اکبر وای نو تاسو هم الله اکبر وای او کله چې هغه قرات شروع کینو چپ شي کله چې هغه سمع الله لمن حمده وای نو تاسو ربنا لك الحمد وای دا وګوره دارنګ مشکات شریف اول جل یو تیا صفحه کې دا حدیث راځي امام ابن ماجه په سنن ابن ماجه کې اول جل یو شپه ته صبح باندې باب قائمای باب اذا قرأ الامام فنسیتو صفا خبره باب اذا قرأ الامام فنسیتو باب دې په بیان د دې کې چې کله امام قرائت کوي نو تاسو چپ شئ دینه سپاټه کې ماته توخه باب په قائم او بیا دغه حدیث راوړي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ صحیح شو اوس دا بعض خلک دا مسلې خو د امامانو دور نه اختلافي دي خو د بعض خلکو له بيخي زور ور کړی دا ته وستا مز نه کیږي و د خپل مسخیالو ساته الحمدلله زموږ مسکی ها دا ولی دومره سخت دي سوچو کوي اصل کې یو حدیث ته هغه داده چې د حدیث کې راغلی دی چې لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحه الكتاب د هغه چا مونږ نه کیږي چې چا سورۃ الفاتحه ونوي اوس سوچ کوه دې خبرې ته بالکل ستا خبره صحیح ده دا منګ منو چې د هغه چا مونږ نه کیږي چې چا سورته فاتحه و نه وي د حدیث د تک سوچو کا دا حدیث ته د یوازې مونږ والا کې چې څوک ځان لمونځ کوي نو فاتحه به خامخا وایي تاسو چې ځان لمونځ کوئ نو ټول پکې فاتحه وایي کنه وایي او دا حدیث دی د امام په باره کې چې امام امامتی ورکې نو بس منځ بالا کې چې منځ به لکېږي چې امام پکې سو کی فاتحه وایي اوس پات شو مقتدی په دې حدیث کې د مقتدی ته کې خونه دراغلې کړه دا استثناء ته منګه ولې وکړه چې داغه چاموز نه کیږي چې چا سورته فاتحه هغه ونه ویلا دا د مقتدی استثناء ته موږ ولي کو داغه اصل کې یو وجه ده په حدیث کې راځي چې من کان له امام فقراءه الامام له قراءه د چا چې امام وی نو د امام قراءت د هغه د پاره سره قراءت ده اوس چې کم سړی په امام پسې ولاړ دی دک حقیقتا قرائت نه ک فاتحه و نه ویله خو د امام فاتحه د د پاره فاتحه شو کنه نو لکه د تزکه نه دی شامل چې د د فاتحه امام ویله د د طرف نه کنه ته پرې پوه نه شوې کته وی چې عجیب خبره ده او ویل امام او زمام په کې غاړه خلاص شوه زبدر ته وې ما ته چې کله سورته فاتحه وې نو سورته وې امام پسې چې څوک فاتحه وې سورته خو نه وې کنه نو دا سورته تعالی چا وې سلوړ والا رکعاتونه په سر فاتحه کیږي نه ولی چې حدیث کې راځي لا صلات لمن لم یقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا داغه چا مز نه کیږي چې چا سورته فاتحه و نه او هغه پسې سیوا نور و نه نو یو په فاتحه باندې خسلو رکعتونه نه کیږي کنه چې تا رکعت په سره فاتحه وای صورت به مو سره وای دا صورت تعالی چا وی امام وی کنه نو چې امام قرائت ستاد پاره نه کافی کیږي تخپل کې نو تو ولې ځان له صورت نه وای چې ته وې صورت امام وې نو زما کافی کیږي دی باندې ماته یو دلیل وخایا دا دلیل به دازه چې ته ویم نه دا به پیش کې کنه نو قراءت قران لستل دي نو فاتحه هم قراءت ده او سورت هم قراءت ده نو چې سورت د امام ستاد لپاره کافی کیږي نو دا وایا دا قراءت د امام تعالی کافی کیږي کنه چلو د لکه لورم د په وضاحت کوی کوم تاسو چې په تراو کې امام پسې ولاړې وای او امام سبق وای قران وای نو ته چې وای چې مونږه ختم وکړو تا د شي ختم ختم چا وکړو امام ته خو دقه شانه ولاړو بس سمون بوکمو تاسو ویلي خو چې امام سبق وی او تور پس ولاړ وی نو دا ختم یوازې د امام شو کستام شو وای کنه د ټولو شو کنه نو تا خو نه دی ویلي نو د امام قرائت تا شو کنه شو شو نو چې ته دا حدیث پیش کې ته په دې حدیث نه پیږي دا ځان له موږ والا د فاتحه وای امام د فاتحه وای خو چې امام په سوالاړ دی نو د امام فاتحه د امام هم ده او د مقتدی هم ده نو دا غي چا مونږ نه کیږي چې فاتحه نه ویل نو مقتدی فاتحه خو امام ویل ده کنه دا غو مونږ خوش یاد شو مثلا یو منټ یو منټ وې مګا اوس د سدا دا د خلکو یو اعتراض ده استاد جی خبره صحیح ده چې امام بلک سکوت کوي مقتدی به چې دینو بیا الحمدلله رب العالمین وای نو بیا به امام الرحمن الرحیم وای نو مقتدی به بیا الرحمن الرحیم وای خو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه مجموع فتاوا کې لیکلي دي چې دا طریقه د له حدیث پکار دی چې چرته احادیثو کې دا راغلي دي چې امام با خاموش کیږي او د بغلې کیږي نو بیا به مقتدی دا ټکی وایي امام تابعی وی مقتدی چې کم دینو اغا امام چې کم دینو متبوعی مقتدی تابعی وی نو دی کې خوشی الټکیږي امام د مقتدی تابع شو مقتدی خو به د امام تابع نو دی کې خو قصه الټه شو یعنی امام د مقتدی تابع شو د نبی علی سلام په قرائت کې داسې نو یا وسه مطلب سمره چې اوس منځونه کیږي دا یو طریقه خلق وای خو لکه دا د دې طریقه ده په قران کې په حدیث کې دا نه دی راغلی د نبی علی سلام نه صرف دو سکته ثابت دي یو سکتا هغه هغه ځکه دا چې کله امام نیت تړي دا سکتا به د دې د پاروا چې سبحانك اللهم تر ولا اله غیرک پوری پکې ویلې شي دویمه سکته چې دا دا په هغه وخت کې و چې کله امام غیر المغضوب علیهم ولدوالین وای دغه ځکه به نبی علی سلام سکته وکړه دا سکته به د دې لپاره و چې امین به پکې وي نو دا دوه سکتی د نبی علی سلام نه ثابت دي په حدیثو کې د دین سیوا سکتا هغه چې دینو د امام په قرآن کې یا په حدیث کې نه دراغلی چې امام دې صبر وکړي بل خبره چې دلته وای چې لکه امام په سکتو کې بچ دینو د فاتحه وای نو بیا صورت بم په سختو کې وای کنه به وای صورت بنوي نو دا صورت چې امام ویو دا د مقتدی د پاره کافی شو نو فاتحوم چې امام ویلا دا د مقتدی د پاره کافی شو اصل خبره دا ده چې لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب داغه چا مز نکیږي چې چا فاتحه و نه ویلا نو د دې دا مطلب دی ما ویل چې دا د یوازې مسکون کې په باره کې ده یوازې مسکون کې چې فاتحه و نه وی نو داغه مز نکیږي امام چې و نه وی نکیږي دا چا ویلی دی اوس کدا تاسو چاو کی چې دا توجیه ته کې دا چا ویلی دا امام ترمذی چې د احادیثو کتاب دی داغه الجامع الترمذی اغلی کلی دی قال احمد بن حنبل ذالک لمن یصلی وحده امام احمد ابن حنبل وای دا د هغه چا په باره کې دا چې څوک یوازې مونږ کوي نو ګورا احمد ابن حنبل څوک دی دا غ شخصیت دی چې دا د امام بخاری استاد امام احمد ابن حنبل لوی محدث امام ابو داود لکی قال سفیان ابن عیینہ ذالک لمن یصلی وحده سفیان ابن عیینہ وی چې دا د هغه چا د پاره دی چې څوک یوازې مسکی نو دا محدثین لوی لوی محدثین او لوی لوی علما او سفیان ابن عیینه سو کو دا غ شخصیت چې دا د امام شافعی رحمت الله علیه استاد اغه دا توجیه ولی وکړه د دې بنیاد نه چې ته امام په صفات حوی نو د قران خلاف راځي ته امام په صفات حوی نو د حدیث خلاف راځي او څنګه چې سکتی خبره دی وکړه نو سکتا په دې شیخ الاسلام امام ابن تیمیه په مجموع فتاوا کې رد کړی دی چې سکته د نبی له سلام نه بل ثابت ته سره نه بل خبره کو چې یو سړی وایي چې د امام فاتحه مقتدی د پاره نه کاپی کیږي یو مقتدی په دسی وخت کې راغې چې هغه امام رکوع کې را لاندې ک امام رکوع تخکته شو مقتدی ور سره نیت وتړ او رکوع ته لاړ اوس دا رکعت به دا مقتدی بیا کوي کو شو نو دا رکعت که مقتدی بیا کوي نو پنځه رکعات وکړل او کدا رکعت مقتدی نه کوي بیا خو فاتحه پاتې شولا دی وجنا که څوک وایي چې دا رکعات به بیا کوي نو په حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي چې من ادرک الرکعه فقد ادرک الصلاه چا چې رکوع را لاندې کړله نو هغه رکعات را لاندې هغه رکعات بیا نه کوي د حدیث خلاف راځي او کدا بیا دې دوباره کوي پنځه رکعات وکړه کدی نه کوي نو دغه رکعت کې خو فاتحه ده نه ویل هغه فاتحه چرته لاړه نو معلومه شول چې اق فاتحه رااله چې کومه فاتحه چا ویلې و امام ویلې و صحیح شو بل په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې کله بیمارو د ابن ماجه روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمارو جمع تا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې شوی نبی علیہ السلام په دې بدن کې لږ خفت راغی نو نبی علیہ الصلات والسلام رو رو راغی نو ابوبکر چې پوه شو هغه رسته کېده نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه چې رسته کېګه ما نو ابوبکر د نبی علیہ السلام نه خي طرف تک ودرېده او نبی علیہ السلام د ابوبکر نه ګس طرف ته شو کیناست نبی علیہ السلام په ناس تمنس کو صحابه ولاړو حدیث کې راځي د ابن ماجه الفاظ دي واخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم من القراءه من حيث كان بلغ ابو بکر نبی علیہ السلام د اغه زین قراءت شروع ک کم زیت چې قراءت ابو بکر رسوله دلته سوچ وکړئ نبی علی السلام د کم ځای نه شروع کړ د اغه ځای نه کم ځای ته چې ابوبکر سبق رسولو نو چې اوس نبی علی السلام د اغه ځای نه شروع کړ کومه یې چې ابوبکر ویلې واخو نبی علی السلام و نه ویله نو د نبی علی السلام دا رکعاتو شو کوونه شو ګوره وشو ولی وشو چې ابوبکر ویلو نو چې امام وی نو هغه د امام هم شو هغه د چام شو هغه د مقتدیم شو نبی علی سلام هغه وخت پورې نو راغلی چې ابوبکر کوم ویلو نو هغه ونه ویلو دا غي زینه شروع کړه د کم زینه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه رسوله صحیح شو دا سډیر آثار دی بیا د صحابه علقمه ابن قیس وای وای موطا د امام محمد رحمت الله علیه دا غینه نقل کړی دی ویل ان اعز علی جمره احب الی من ان اقرا خلف الامام چې زه د اور په سروټ ک باندې چکو لګوم دا مال خدا د دین چې زه امام پس قرائت وکم دارنګ سعد رضی الله عنه وای وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمره زماړه غواړي او په دې دامه خوخه ده چې کم امام پس قراءت کوي چې داغه په خله کې سروټ کواچو دارنګ په 102 صفحه باندې موطا د امام محمد لیکي محمد ابن عجلان وې موږ له خبر را کړې ده ان عمر ابن الخطاب قال ليت في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه وی ویل دي کاش چې د هغه سړی چې د امام نرستو قراءت کوي دا هغه په خله کې می ګټه ور کړې دا موطا د امام محمد دی کلی دی د ابن مسعود رضی الله عنه روایت شرح معانی الاثار اغه نقل کئ و لیت الذی یقرأ خلف الامام ملئفوه ترابا کاش اغه سړی چې د امام نه رستو قرائت کوي چې داغه خله د خاور ډکه شوی دا صحابه سخ خلاف د دې کې مقصد می دا دی چې لکه دا آیت په دې زمنګ عمل دی د مسلم شریف حدیث په دې زمنګ عمل دی د بخاری حدیث پاغه زمنګ عمل دی چې ایواز مستون کې د فاتحه وای امام د فاتحه وای خو چې کم مقتدی په امام پس نیت تړلې دی نو د امام قرائت داغه د پاره شو یقینا هغه کسان چې ستاسو د رب په خوا کې دي انبیا او ملائک لا یستكبرون عن عبادته ځان غټ نه غني د عبادت د الله تعالی نه و یسبحونه د تسبیح وې د الله تعالی وله یسجدون د الله ته سجده کوي په دې آیت باندې سجده د تلاوت ده او سجده د تلاوت دا واجب ده په لستون کې باندې هم او پوریدون کې باندې هم ها سجده تلاوت کې نیت تړل نه لکه باز خلک هغه ته خامخ الله اکبر به وي بیا بدل تلاس دی او بیا بزي نیت تړلو ته ضرورت نشته الله اکبر چې وګونو تلاس وچته او په سجده تلاوت کې ودریدو تم ضرورت نشته چې ګنې د ناس ته نه به ودریږي او بیا به سجده کې بس قران مجید خو کو سجده وکړه سیدا په قران عظیم کې سوار لس سجدي دي دا چې راشي نو د احناف په نس باندې په اوریدون کې او په لستون کې په دواړو باندې واجب دي ها یو خبره واورئ دا مسله ده چې قاری صاحب ځان له سبق یادې په دې یو ځای کې ناشته دا یو آیت دی بیا بیا وی لکه قاری صاحب ته ویلي دي چې سل کرته به دا یو آیت یادې نو دین خطه ده کنه او په دې یو ځای ناشته دا یو آیت دی بیا بیا وی بیا بیا وی چې راته یاد شي نو مجلس یو دی نو په یو مجلس کې چې ډیر څومره پیری وای نو یو سجده په واجب ده او که مجلس بدل شو د دې ځای نه پاسه د واغل ته برانډه کې کېناستو بیا وی نو بیا په بل سجده ده سبا وی نو بل ده خو چې نن دی دا یو ځای دی یو سجده ده صحیح شو وله یسجدون باقی نور احکامات د سجدی په شان د موږ په شان دي چې تبا مطلب زی پاک او جامه پاک او دس کې دا ټوله خبري لازمی دي ولا ها نو صورت کې دوی سیوی اول ایسه کې رد د شرک اعتقادي او دویم ایسه کې رد د شرک فعلی بسم الله الرحمن الرحیم یسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین سورۃ الانفال مدنی سورۃ ده په نزول کې 88 اته اتیایم دی پس د سورته بقره نه نازل او ترتیب د سوراتونو کې اتم نمبر دی پس د سورته اعراف نه ربط او مناسبت د دې صورت د مخکې صورت سره په غنو وجوهات باندې دی یو دا په مخ کی صورت کې بیان د جهاد باللسان په دې صورت کې بیان دی د جهاد بالسيف دعوت د انبیای ذکر ک دلایل نقلیه پلانی نبی بیان کړو خپل قوم ته پلانی کړو پلانی کړو نو اوس ګور هر وخت صرف د خلی خبرو باندې کار نه کیږي کله کله به وتا تورم تیرې نو دې کې د جهاد بل لسان د بسیب ذکر دی القتال چې کله دعوت باندې کارو نشي بیا به جنگ کې اخر کې یا مخکی آیتو په مخکی ویلیو د کاپیرانو په باره کې د مخکنو کاپیرانو آیت 72 کې چې وقطعنا دابر الذين كذبوا دا خلق مون منګه کټ کچ کوم دروغ ویلو تکذیب کړو نو پدې کې د موجوده کافرو په باره کې دی او میت کې وای و یخت عذابر الکافرین لکه د مخکنو کافرو مونږ چې څنګه کټ کړو نو د موجوده کافرو مونږ هم دغه شان الله سکی کټ کی یا مخ کی صورت کې هلاکت او د دنیادار او خلکو هغه دنیادار چې هغه مخکنیو قومونو ذکر شو مخ کې پدې کې زورن ورکی په محبت د دنیا او د مال یا مخکې صورت کې بیان د تزرع چې الله په عاجزۍ باندې یاد کو وذكر ربک فی نفسک تزرعا نو پدې کې د مؤمنانو صفات چې اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مؤمن چې کله الله یاد شي د دې زړه په یاره باندې شي یا مخکې اثبات د توحید په دلایل عقلیو په دې کې حکم د جهاد دی چې دا توحید په دې جهاد طریقه باندې عام کوي او خور کوي یا مخکې تشجیع او فی تبلیغ چې د الله دین په خزړ اورتیا بیان کړي په دې کې تسجیدا چې هغه د جهاد یا مخکې آداب د نبی علی السلام په دې کې صفات د مؤمنانو یا مخکې دعوت د انبیاو ذکر شو په دې کې جهاد د نبی علی السلام د دې صورت دو دعوی دي یو دعوا الانفال لله والرسول چې اختیار د مال غنیمت د الله او د الله د رسول دی دویمه دعوه د صورت هغه د القتال فی سبیل الله نه درستم کې بداراشي خلاصه د صورت دا صورت دوه حصے ده اوله حصہ سلوختم آیت پورې ده دا حصہ دو بابونه ده اول باب نو لسم آیت پورې ده په دې کې اول اوله دعوا الانفال لله والرسول بیا زیره ورکه مؤمنانو ته دای پنځه صفات بیا شپږ علتونه د دې چې اختیار د غنیمت د الله او د الله د رسول وي بیا اول قانون په 15 کې د جهاد او بیا به داوی ثانیه د صورت اغه ذکر کی امتیازات د صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په بیان د دیار لسو قوانینو اما د دیار لسو علتونو د دې چې الانفال لله والرسول له او صورت ممتاز دی په ذکر د دیار لس قوانینو د پاره د جهاد دارنګي صورت ممتاز دی په تقسیم د غنایم باندې صورت ممتاز ده په واقعي د جنگ بدر صورت ممتاز ده پدې چې درې اوامر دی پاول کې فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله صورت ممتاز ده په وادي د الله د پیغمبر علی السلام سره چې د مشرکانو د دوه اړ ډلې سره مخامخ شي فتح بدر کوم صورت ممتاز ده په ذکر د غنا د د صلات او د موز د مشرکانو چې مونږه کوو او صورت ممتاز ده په بیان د نبی علی سلام قیدیانو د بدر ته یسالونک عن الانفال ګوره په دې تلو تلو کې دا خبره یاد کړي انفال جمع د نفل ده نفل دی ته ویلې کیږي چې امیری جهاد اعلان وکړي کدا پلانې مورچا چا فتح کړه اغلب دمر انعام ورکو یا دا پلانې کافر چا ملک اغلب دا و دمر انعام ورکو نو دا چې چا غ کارو کو نو هغه د پاره باغی دا دغه حق شو دویم دی مالفه مالفه دی ته وای چې مسلمانان جنگ تلار شي کافرانو پسې خو کافر او تختی او جنگ ونشي بغیر د جنگ نه مسلمانانو ته کمال ملاو شو دی ته ویلې شي مالفه او دریم دی مالی غنیمت مالی غنیمت هغه دی چې مسلمانان کاپیرانو سره وجنګیږي او کاپیران کمزوري شي مسلمانان دا غي نس شی حاصل کی دي توي غنیمت تقسیم طریقې به څنګه مال نفل خدا هغه چاو چې د چا هغه کار وکړ لکه بنگلې پت حق لا کاپیر ملک او امیر ویلو دله بدومره انعام یا باغله ورک مال فی چې ده دا به مسلمانان نه تقسیمای دا به ټول په ټوله باندې راوړې شي او په بیت المال کې به جمع شي د بیت المال نه په صحیح طریقه په غریبانو بیا تقسیمیږي مال غنیمت چې دینو داغه تقسیم قران ذکر کړی دی چې کم په جنگ کې د کافر نه حاصل شي والم انما غنیمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول لسم سپاره کې دای طریقه بیا دادا چې مال به پنځه ځای شي پنځه ځای کې به د سیوشي چې دا پنځه مې حساب بیت المال لراوړي الته به د الله په خوخه او هغه وخت چې نبی علی سلام ژوند دیو نو د نبی علی سلام تر پکې سوا داغه د اول القربا او د یتاما او د مساکین او د ابن السبیل وا په دې خلکو به تقسیمې ده د نبی علی سلام حصہ د هغه د مرګ په وجه باندې ته ختم شو د اول القربا حصہ د نبی علی سلام د حصے د ختمېدو د وجه نه ته کټ شو اوس به مال غنیمت بیت المال تزي یتاما مساکین ابن سبیل په دې غریبانو به تقسیمیږي باقی سلور حصے د مال غنیمت چي دي داغه تقسیم دار چې دا به مجاهدین باندې تقسیم کې چې کم کسان جهاد ته تلو دای د تقسیم طریقه بدای چې په خوا زور کې خو به خلک پاسونو باندې کوخانو باندې تلل نو چې کم سړی یوازې تلې دی پیاده اغله به یو حصہ ورکې او چې چا سورلی بوتلې ده سورلیم ځان سره بولې ونه لراکه به سهمان اغله به دود به حصے ورکې په دې طریقه به تقسیمیږي دا د تقسیم د غنیمت طریقه شوا یسالونک عن الانفال اوله دعوا خود دلته ګوره انفال نه مراد دلته غنیمت دی ښا کله دیو بل په معنی استعمالیږي دغه شان چې دنو تپو شو د نبی علی سلام نه قول الانفال لله والرسول وای اختیار د غنیمت د الله او د الله د رسول له فتقوا الله پس ویریږي د الله نه واصلحو ذات بینکم اسلام کې پخپل مینس کې کله چې یاد کړی شي الله وجلت قلوبهم په ير باندې شي دا غي زړونه تعالی په یاد اول باندې دا غي زړه کې ير راشي الګ دلته وای مؤمنان هغه کسان دي چې کله الله یاد شي نو دا غي زړونه په ير باندې شي نو اطمینان جدا شه دی او یره جدا شه دی دلته وای د الله په یاد باندې د غیزونه په یره باندې شي اول ته وای چې د الله په ذکر د غیزونه ته اطمینان حاصلېږي دا خو تعارض راغی الجواب د الله یاد دو قسمه دی یو د الله د قدرتونو او داغه د نعمتونو د مهربانو تذکری دی چې کله دا تذکری کیږي نو زړه مطمئنی چې مال به الله د انعامات را کوي او بل خوا چې کله د الله د قهر او د غضب تذکری کیږي د الله د عذابونو تذکری کیږي نو د یریږي چې سینه چې زپ دې کراګیر نشمه او دقه د ایمان کامل نه خدا الايمان بین الخوف والرجا ایمان د یری او د تمی په مینس کې دی د الله د عذابونو نه بیاروم کې چې مال الله چرته عذاب رانه کی او د الله د د نعمتونو د انعاماتو چې دینو دای په تمام کې ها لکه ته چې مال به الله جنت راکې دای تمشوا او بل خو یریږي چې را الله سزا را نه کیږي دا خوف شو دوی مواورا علماء لیکلي دي چې انسان له پکار داري چې کله د خره روغ دی نو چې دی وخت کې په دبانې او چې کله د بیمار شي کنه او قریب الموت شي نو چې په د باندې رجا غالب شي څه مطلب اوس وګور انسان روغ دی کنه نو چې دی وخت کې په د خوف الهي غالبي نو دی بنا پرمانی نه کوي روزه نه خورم الله براله سزا را کوي مز نه قضا کوم الله به سزا را کوي الکه درس لازم چې زما ثواب وشي چې الله را لاجر را کوي نو دی بدنه کوي شوق کوي د ګنا نه به یاره کوي چې خوف په غالبي او د بیماری او د مرګ په وخت کې بیا دی وی چې ما دا د دنیا ژوند د الله رضا د پاره تیر کړو زما الله دې ما ته هغه بخنه کی چې هغه وخت کې په د باندې رجا غالب نه دا خدا هغه وخت کې مې ریګا هغه وخت کې رجا په ځان غالب کا الله الله الذين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم یقینا مؤمنان هغه کسان دي کله چې یاد کړی شي الله نو په ير شي د زړونه یو دوی معیزات لیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا کله چې لسته شي په دای آیاتونه د الله زیاتې دی لره ایمان ایمان زیاتې ان اعمال قران سره انسان کې د اعمال او شوق راځي ایمان زیاتیږي کنه زیاتیږي نو دې کې اسانه خبره دا ده چې دا نزا نزای لفظي ده بس دونه قصه به کې نشته اصل کې نزای لفظي داسې ده محدثین چې وایي چې ایمان زیاتی نو هغه اعمال هم جز د سګنی د ایمان غنی خامخه قران سره او اعمال صالحه سره د انسان اعمالو کې زیادت راځي نو اعمال بالکل زیاتیږي چا بلکا نفل کړي څوک به نه کوي چا به تلاوت کړي څوک به نه کوي څوک به مونږ کوي څوک به ونه کوي نو اعمال د چا بډیر او د چا به سي کمی نو اعمالو کې زیادت او کمی راځي او پاتې شو هغه ایمان چې هغه تصدیق دی کنا او اقرار باللسان او تصدیق بالقلب دی نو دې کې زیاته او کمه اغه نشی راتلې ځکه چې کدی کې کمه او خود ایمان نه وزي صحیح شو لکه ایمانیات دی انتو من بالله و ملائکته و کتبه و رسوله زدی کی یو کم کا سړی مؤمن پاتې کې دی نه احناف هم غني خو احناف جزئی تزیینی او تکمیلی غني او محدثین جزئی اصلي غني ولانجه دغه زینه ورانه ده لکه مونږ وایو اعمال دې سره ایمان خسته کیږي دې سره ایمان مکملېږي خو که عمل یو سړی په یو ځای کې ونه کنو کافر کیږي نه جزء اصلي نه دی او محدثین هغه وی چې لکه امام بخاری او نور هغه جزء اصلي ګڼي صحیح شو نو چې جزء اصلي دي کنه چې بیا عمل دې کټ ک نو بیا خو څه شو بیا خو سړی نعوذ بالله کافر شو نو محدثین هم چې اعمال جز د ایمان غنی نو هغه بیا تزیینی او تکمیلی غنی نو بیا شی یو شو نو نزای لفظی شو کنه ځکه هغه چې دینو د عمل تارک ته کافر نه وای نو جز تزیینی او تکمیلی شو کنه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم یقینا مؤمنان کسان دي کله چې یاد کړی شي الله نو په یره شي د دې زړونه و اذا تليت عليهم آیاته کله چې لسته شي په دې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا زیاتې دې لره ایمان ان اعمال اثر د ایمان وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب باندې ځان سپاري د قران سره د انسان اعمال هغه مضبوطیږي او خکېږي قران اورا د سر ایمان چارچ الذين داغه کسان دي سلورم چې پابندي کې د منځونو پنځم و مما رزقناهم ينفقون او باز داغه مال چې موږ دې تور کړه دې خرج کوي د الله په لار کې اختیار د مال غنیمت د الله او د رسول له اگر که باز خلق په دې خپکیږي نو لکه څنګه چې ته جهاد تربیسته بدر تا او باز خلق خپو هیدی کنه پروانه کی یا اکرم رحمت الله علیه وی تقدیر داسې ده فتق الله واصلحوا ذات بینکم دا الله نه ویریږي خپل عمل برابر کړئ فإن ذلک خیر لکم دا کار ستاسو د پاره غوړه ده کما ان اخراج محمدن خیر لکم لکه څنګه چې د نبی جهاد ته استل تاسو د پاره د خیر شو 314 په نهنی مو سو کافرانو زور ور شو یا چې د علماوی بعض خلک تاسو سره د حق په کار کې جنگ کوي لکه دی کې چې تاسو سره اختلاف کو چې طرف د کور ایسته وي د جنگ د پاره لکه څنګه چې ایسته وي تاسو طرف د کور ستانه په حق سره او یقینا یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون خامخابت غنون کیو دا اوس د منافقانو حال ذکر کوي مؤمن په نو خپ منافقان خپو یجادلونک فی الحق نو جګړه کول تا سره نه باسه کو تا سره په بار د جنگ کې حق نه مراد دلته جنگ قتال بعد ما تبین پس داینه چې خور تخکار شو چې دا حق دی کانما یساقون الی الموت گوی چې دی راخکلی شي مرګ تا وهم ينظرون دی ورته ګوري تب ویګنی ک مرګ ته سوک راکاږي و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم دویم علت کله چې وعده وکړه تاسو سره الله تعالی د یو د دوه ډلو نه یقینا دا بس تاسو د پاره نبی علیہ السلام ته په خوب کې الله وی چې دا دوه ډلې دي د یو د ابو سفیان قافله او یو د ابو جهل ډله چې د مکې نه تلې و بیا نو دې کې اریوي سره چې مخامخ شوي زبدل فتح در کومه الله وتودون او تاسو خو خولا نه غیر ذات الشوکا یقینا هغه ډله چې نه د وسلې والا تکون لکم شستا سو مقابله کې و یرید الله غفتل الله تعالی یحق الحق دا چې حق کار کی حق لاره به کلماته په خپل کلمو باندې و یقطع دابر الکافرین او کټ کې مند کافرانو مخکم تفصیل کړی دی غزوه بدر دا د ابو سفیان قافله د شام نه راتله نبی علیہ السلام ته پته ولګی دا صحابه ته وی ګورا وای دا کاپیران منګه د کلین رئیس ته یو منګ ته تکلیفونه رسي زمون مسلمانان ال ته تنګي او دې دې آزاد ګرځي دې بالا چې دنه سميږي چې دې لمنګه دا بار لاري بند نو راځي چې د قافله په سلاړ شو دا به مړکو او غر سبتی والو نو دی په روان شو ابو سفیان ته پته ولګی دا نو هغه مکی ته جاسوس راولېګ او د مکی کافر ته وی چې شاوې ما په ځان را ورسوي نو مکینه نه نیم سو کاپیران نور هغه مسلح روان شو مسلمانان 314 سو چا سره پکې وسلې وی چا سره وسلې نه وی ناسا په منډه وکنه او کاپیرانو پته خدای ته نه و چې موږ پسې نور کاپیر د مکې ناراضي اول ته کاپیران رال نبی علی سلام چې خبر شو چې د مکې نه نور کاپیر رال الله ورته تسلی د پاره ویلا چې دا دوه ډلې دي چې اری سره مخامخ کېږي زبدل کامیابی درکو د مسلمانانو خوخه داوا چې د ابو سفیان قافلې ډلې سره موږ ملاو شو نو خبي ځکه غنیمتونه بم ډیر ملاو شي او موږ کمزوري نو هغه کمزوري دي موږ ته وپات هم ملاو شي خو الله دا غختل چې د ابو سفیان هغه ډلې ته بچ کړه او د مکینه چې کم جنگ لتلیو دی سره مخامخ کړل چې دی نه نیم سو کسانو وسلې مو سره ډېری وي او خبر برابر تلیو او دای د ظالم د ظالمان د سیو کنه چې دای خه پوره مسلح راغلی ځان سره شراب هم راغستو او ځان سره دم هم را روانه کړي وي په دیوانه وی الته به مسلمانان ختمو او دا شراب بسکو خمستی بکو اول ته بډمه ګډو پوره جشن نو په دی وجه باندې الله غختل چې د دې دا ټول اراده هغه کینسل کی او مسلمانانو له کامیابی او فتح ور کی صحیح شو لیحق الحق دې د پاره چې ښکارا کې حق لره حق و یبتل الباطل او باطل ښکارا کې باطل اگر کبدی غنی مجرمان از تستغیثون ربکم دا نبی علیہ السلام دعا کوله الله دا لغون ته کې کسان دي او کدا هلاک شي نو بیا په دې ملک اډو سوکستا عبادت ونه کی الله ته دې بچ کا دعاګانې غوښتي او غوښتي او لګیا دې الله ته جاړي د نبی علیہ السلام دوګینه صادر پرې وته نه راغسته ابو بکر راغه د نبی علی سلام صادر روچت ک نبی علی سلام له پوګه واچو او لاس ته تاو کړل و یا رسول الله دغه دعا مونږ له کافی د چې تا کوم مونږ د پاره وغوښته بس ته نور الله ته مجاړه زمون په بارا کې انو هغه جړا او هغه فریاد الله ذکر کې چې تاسو خو ما ته مينتونه کول نو ما د لپت حدر کړو اوس غنیمت به زما په خوخه نه تقسیموي ولی به نه تقسیموي وما جعله الله الا بشرا لكم ندی ګرځولې الله دې مر پرشتو را لګلو لرا مگر زیره تاسو د پاره ولتطمئن به قلوبكم او دې د پاره چې مطمئن شي په دې باندې تاسو زړونه ومن نصر الا من عند الله نه د امداد مگر طرف د الله نه ده نه د غلبه مگر د الله تر طرف نه ده یقینا الله غالب حکمت والا ده سمانا پرشتو راغلي دي خو اصل امداد الله کړي دي پرشته ستاسو د زړه د تسلی د پاره الله را لېګلې وي یعنی الله په دې قادر او چې پرشتي هم نه را لېګلې او کافر کمزورې کړي وي او ته په زور ور کړي وي از یغشیکم النعاس دا سلورم علت اختیار د غنیمت زکه الله او د الله د رسول له چې الله در باندې میدان جنگ کې خوب راوسته صحابه چې کله بدر ته ورسېدل کنه نو دا خو ډیر سفر وکړ سل میله د مدینې نه دا لري دي سل میله نو دا خو لري مزل شو نو صحابه کرام ډیر ستړي شو نو الته چې ورسېدل نو ستړی انسان هغه بیا کله جنگ کولی شي نو الله پاک په خوب راوسته نو خوب کې دا کار دی چې انسان هر څومره ستړی شوی خو چې د لس منټم آرام وکي کنه نو بدن ته پوره څه ملاو شي آرام ملاو شي وجعلنا نومکم سباتا الله وي موږ ستاسو خوب ستاسو د بدن د پر راحت ګرځولې دي نو انسان ته سکون ملاو شي نو هغه میدان کې الله پاک په دې خوب راوسته نو الله ما د مکړې زکه خو کامیاب شي او زما د حکم بنه منئ ولی بنه منئ ایز یغشیکم النعاسا کله چې پټل تاسو لرا نعاسا پر کالی امانت منه امنو د الله د طرفنا مخکې تاسو تماویل یو امن دی یو امانتن دی په دې کې فرق دی امانتن چې خوف لاړ شي ختم شي او اسباب د خوف وی یعنی jihad دې اسباب شتا د کافر یره شتا او تعالی الله پاک خوف ختم کړي ته امانتن وي او امن ذهاب الخوف مع ذهاب الاسباب چې خوف هم ختم شي او اسباب هم ختم شي لکه کور تراشه او خپ آرام ود شي دا بیا امن شو او چې میدان jihad دې نو امانتن شو او دا د الله می ربانی ده خو وفي الصلات وسوسه الشیطان په مانځ کې چې سړی له خوب ورزي نو اسنه چې توې چې دام یو سکینه نازلېږي غني مانځ کې د له خوب درته نو دا د شیطان وسوسه ده دغه شان چې درس کې د له خوب درته کنه نو دام د شیطان وسوسه ده وای شو درس کې بوت کېږي نه او چې ود شو نو شیطان دې دوکه کی څنګه لکه ته یو غنټه درس کې په یو ټکی پوي نشي نو یو سړی خیرات اشر کې تله و شر کې نو هغه به داسې کار کو چې هغه باز سړی سی کنه د چا په خچ غوته امتیاز نه کوي یعنی مطلب چاته خیر نه رسی واسه خالی هغه سر خوځي را خوځي نو اشر لتلو نو اسه هغه ورځې په ځان تیر کړل او کار نه کو نو بیا چې ډوړی ته کله کېناستل نو په خوا به خلکو داسې کول چې غوړی به راوړل او په کلوس کې به وتواړول نو هغه ویل چې دا ویخ لګ ډیر خوګ دی او دا پاس ته شوړی دی نو ویخ ته به لاس رسو نو کور ته چراغ نو ما خام پلار ته وای وای ما خو ناشنا کارو کوی څنګه وای کار مې مولا ونک او خوراک مې متخخه او کاغه ویخ ویخ مې دی وخړه نو هغه په دواړو طرف پر ځان غر کړ خلکو کارو کو تاسو ځان په نور باندې وسېزه او خلکو غوړی وغوړ او تا ولا زه غوبو بو غوړی نو څه پیدا دیو نو چې دا کم سړی درس دراشي نو دیس ځان خراب کار نوم ځان وباسي او دلته چې دې پټکیم پوي نشي نو هغه دموم نشي ځکه چې اسب اډو کې ټول خوګيږي کنه او څو تیادم نشي نو لکه چې دومره غټ اولی چې کو نه دومره راشي کنه نو کم سے کم بیا ځان باندې دا پابندی را ولا چې و د کېګه ما په یو طرف د لخوب درغه نو دا اړه خو ته بدل کدا بل خو تر ما تا کنه په بل د لخوب درغه بل او ته ما تا کنه ته ته نورم سر لکه د مرضی چرګ مرضی چرګ نه د ته تاسو ته تو ګورای دی به دا سټ به نیغ نیولې خروبته کوک شي د دې لپاره چې پاکي تاسو لره پاغي باندې الله ويذهب عنكم رز الشیطان او لری کی تاسو نه غند شیطان وليربط على قلوبكم دې د پاره چې پټي ولګي تاسو زړونو باندې ويثبت به الاقدام او مضبوط کی په دې باندې قدمونه اصل کې صحابه چې کله اودشو بعض علما وای شیطان په احتلام واړو غسل په واجب کړ نو هغه سره غم چې کدل تمنګ شهیدان شو نو خدا خو بمنګ جنابت کې شهیدان شو او شهید له اکثر غسل هم څوک نه ورکی نو دا بلا څنګه چلی دوی مداوا چې د صحابو نه کاپیران مخکې بدر ته رسیدلی نو هغه خه طرف چې ونه هغه غي نیولې دای په طرف کې وبوم وی مسلمانانو طرف ته وبنوي او داغي طرف چې ونه هغه کلک از مکوا مسلمانانو طرف ته شګلوړې غو نظم کوا نو بس ټوله مسلې جوړې وي چې دوی تګي کېدل نو بچرته وي بخو هغه طرف ته وي او چې دوی منډه واله نو شګه کې منډوم نکېږي نو ټوله مسلې وي نو الله پاک مهرباني ته وګوره چې دوی ورسېدل نو په دغه کې الله باران وکړ نو باران کې یو چې کم د شیطان د وسوسې د وجه نه جنابت په چاوړې دلو نو هغه لواند شو نو جنابت نه غسل نه ختم شو دویم تاسو کې سره دویم داوا دغلت به لګا سره دویمه دا خبره وا استیک شو ځان چې باران او شو نو دې طرف ته وب ډندونه الله جوړ کړل ناری او ډن نه وبس کله شوي وبم ډېرې شوي بد چې هغه شګه علاقه باران سره سشوا کلکا شوا او هغه مټه علاقه چې وا کلکا هغه کې خټه جوړې شوې نو کافر به بیا منډه نشواله ولی چې منډه بیواله نو خپې به وای کې دی او دې د پاره هغه شګه چې ونه هغه سشوا کلکا شوا نو منډه پکې کې دی شوا نو ټوله پیدې پیدې شوې نو الله وی با در باندې او دغه وزربو منهم کل بنان او هی داغین هر یو بن لرا چې لاسو کې د سره وسله روانه لی ذالک بانهم شاق الله ورسولا دا زکا چې د خلاف کړو د الله او د رسول د الله و من یشاقق الله ورسولا او چا چې خلاف وکړ د الله او د الله د رسول یقینا الله تعالی سخت عذاب والا دی ذالکم فذوقوه دا عذاب سکه دی لرم متحرفا لقتالین دا مطلب دی چې د چل کوي او جنگ په چل باندې کیږي دا سې نه کیږي چل دارې چې ته کافر پسې ورشي او تا پسې کافر را روان شي نو ته راو تختی مقصد ستا تختیدل نه دا غنه مقصد د دای چې کدل ته او تو درېګه ما نو دا ټول را باندې را غونډيږي ورېګه چې لګي ځان لکه منو بیا وګور نو دې تا پس را منډي وي او تم ته منډي وي نو دا غړه کې داری چې د معنی یریږي زکه تختی او استاد لکه داری چې خدای به دې را دې خواکې نه بیا وګور نو چې ځان لیکي کنه نو بیا و تراتاو شي چې هغه نور را رسي نو تاغله چې دینو جهنم زی کړي نو دا متحرفا لقتال شو او متحیزا الی فئتن دیته وي چې یو سړی د خپل ډلې نه تله دی لري आवाज او دلته سګ ګڼ کاپیران راځي نو د خپل ډلې ته ځان را نږدې کوي را تختی خو ډلې لرازي نو بیا دا صحیح ده او ګډل پرې خو د بل خوا باندې مخه شروع کړل نو بیا دا تختی نو دا بیا ناجایز دی الله الله ومن يولهم چا چواړه ول دیتا په دغه رز باندې خپل شا مگر چل کون کې د جنگ د پاره یا یو ځکه دن کې د خپل ډالې سره نو چې دا نه کې یو اس تختی فقد با بغضب من الله په تحقیق سره د اخته شو په غصې د الله او زید د جهنم او ډیر په زید راګرځیدو د جهنم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم پس تاسو نه دی وجلی دی لرا لیکن الله وجلی دی لرا داش په ملت وما رمیت از رمیت او نوې غرزول تا شګي سترګو د کاپیرانو ته کله چې تا غرزول د لاسنا اول کې ګوره وای وما رمیت تا نه وی غورځولې از رمه ته کله چې تا غورځولې اول کې نفي کوي او بیا اثبات کوي اصل کې قصه دا و نبی علی السلام یو موټه شګه راواغسته او هغه کاپیرانو طرف ته ورغ ورځولې وای شاحت الوجوه هغه شګي خګوره شګو باندې چې ډیر زور مو کې کنه نو د دې زینه تر دغه زې پورې نه رسی هغه دومره لري الله په دې هوا کې ورسولې چې د یو یو کافر سترګو ته الله ورسولې نو دا شګي د نبی علی سلام خود لاس نه وغورځولې وال تر رسول کار د چاو هغه د الله نو دلته معنا بد سه وکي وما رمیتا ندی رسولی تا شگی سترگو د کاپیرانو تا یا فذوق العذاب دا عذاب وسکه کافر او توي وان الله یقینا الله تعالی موهن کید الکافرین سپکون کید چل کافرانو لرا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح کتا سو طلب د فتح کوي د غلبې کوي په تحقیق سره را تاسو ته غلب فتح د دې سمانه ده ان تستفتحو یو قول داري چې دا خطاب دی د کافرو سره او کافرو ته دا تحکمن او استهزاءن وي کله چې دا کافران د بدر تروان ډیر شور زور شور سره ابو جهل پکې دا خیریم لا وکړلې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم یا الله کدا نبی ستاد طرف نه حقي مونږ باندې د کانو باران را وروا یا مونږ لچ دینو درنا کذاب راکا نو ګورا د کافرو چې ده کنه خیره وکړي نو الله وی تاسو خیره کړی وې مې د قبول کړی نو او د کانو عذاب مې د باندې را نه واسته او مسلمانان مې د باندې زور اور کړل یا دویم دا خطاب دی مؤمنانو ته که تاسو طلب د فتح کوئ مؤمنانو په تحقیق سر نو فتح دلراله فتح غوښته تاسو نو رااله هو ان تنتهو دا اوس خطاب کافر سره کتا سو ځان بچ کئ کتا سو من شوي د جنگ د مسلمانانو نه فهو خير لكم پس دا دی غره تاسو د پاره و ان تعودوا نعود کتا سو بیا را واپس کیږي جنگ د نبی علی سلام ته من بیا واپس کیږو امداد د نبی علی سلام ته او چرې به بچ نه کی تاسو نه تاسو ډله سشیلا راګر کډې را زیاتې وان الله مع المؤمنین وو په معنا د اس کولی زکه چې یقینا الله ملګری دی د مؤمنانو سره او کافرو سره د الله امداد نه نو زکه د لړډلې څخه پیدا نه ور کوي یا ایه الذین آمنوا اطیعوا الله دویم باب دې سلوختمه پوری پدې کې سلور قوانین د جهاد او دو علتونه به ذکر کی د دې چې الانفال لله والرسول بیا د تشجیع علی الجهاد بیا تخویف دنیا اخروی او بیا هغه دویمه داوا چې القتال فی سبیل الله ده یا ایه الذین آمنو ای د ایمان والو دې کې خطاب چا سره دی یو قول د ابن عطی د یو قول دار چې خطاب منافقانو سره دی خو ابن عطیه وی چې دا قول کمزور دی دویم قول دار چې خطاب د مؤمنانو سره او دا صحیح خبره ده یا ایه الذین آمنو د ایمان والو اطیع الله تابعداریو کوي د الله ورسوله د رسول د الله تعالی قران منئ سنت منئ ولا تولوا عنه او ما وړه د نبینا ولا تکونو مکهږي کلذین پشان دای کسانو باندې قالو سمعنا چې هغه ویلو په جب باندې چې مونږ واورې دا منوي وهم لا يسمعون واغینا اورې د زړنا زړه کې نه معنا ان شر دواب یقینا ناکار د زند سرونه عند الله پنځ د الله اسم البکم الذين لا يعقلون اغه اغه کانو چړاګانه کسان دي چې د عقل نه کار نه لري یو سړی کونی او چاړای نو دا د دین نه کونه او د دین نه چاړه د دن بل ناکاره په دنیا کې نشته لري چې نه د دین خبر اوري او نه د دین خبره بیانې لو عل ول ول من لا فیهم خیرا لاسمعهم کما معلوم وی الله تعالی ته پدې کې خیرن ایمان یا خیرا معنا پیدا چې ایمان باندې عمل کوو لا اسمعهم نخا مخاورولې به د تپاورې دود د پهم سره ولو اسمعهم کوای ورې د تبغیر د اورې دود پیدینا لتولوا نخا مخاورې دی وهم مرزون او دی وی راس کون کی یعنی دی باندې خبره زکه اثر نه کوي چې د الله په علم کې دادی چې د ایمان نه راوړي نو که دغه شان د الله علم کې دای چې د ایمان نه راوړي ار څومره چې ته قران بیانې دی به مخړی یا ایه الذین آمنوا استجیبوا لله اوس دویم قانون اے د ایمان والو قبول والے او کې د پاره د الله او د رسول د الله کله چې را بلی تاسو لما یحییکم هغه ست چې تاسو جون په هغه باندې راولي یعنی تاسو په ژوند کې قران حدیث باندې وعلم پوشن الله یحول بین المرء وقلبه چې الله پر درا ولی په ما بین د سړیو د هغه د زړه کې وانه الیه تحشرون او یقینا شان د دې الله تبارک تاسو را جمع کړي شي پر درا ولی د انسان یعنی د مؤمن او د ګناه ترمنځ ګنا نه ولړه تور کی او د کافر او د طاعت ترمنځ کافر نه له د کفر په وجه د طاعت نه تور کی نو دی بیا ایمان نه راوړي خدا الله ظلم نه کی دا د عمل بدلی امام سدی وای یحول بین المرء وقلبه فلا یستطيع ان یؤمنا ولا ان یکفر الا باذنه دی الله ول پرده راولي داغه او داغه د ظلم انس کینو دی نه ایمان راولې شي او نه کو پر کولې شي مګر چې الله یو غواړي امام مجاهد وای یحول بین المرء وقلبه د انسان او داغه د ظلم انس کې پرده راولي فلا یدری ما یعمل په دین پیږي چې زه سو کما یا الله زما زړه په خپل دین باندې ټینګ پاتې کا بل طرف تراله زړه ماړاوا نو صحابه و توي چې یا رسول الله آمنا بک و بما جئت به فهل تخاف علينا منګه پتا ایمان راوړې دي او کم قانون چې تا راوړې دي هغه منګ منو نو ته بیا هم په مونږ یریږي نبی علیہ السلام دا زکا القلب یا ان القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء دا زړونه د رحمان بادشاہ په ګوتو کې دي کما یلیق بشانی الله چې کم خواړی نو اخوای واړی د چا زړه الله نه کوي ترا واړی نو هغه ټول عمر نیکی مزه ورکي او ګناه په بدلېږي اینه نفرت په گاډي کې رواني او څوک به کې سندره ولګي دیو تو یاره دا سندره بندې کا او څوک نه نه نه ولګوا ها ولی چې دا غزلې ګناه تاړولې منګ یو ځل مولانا احسان قادر صاحب رحمت الله علیه موږ ډیر خمرګره الله دې قبر منور کړي ډیر خولي خولي خلق لاړل نو موږ یو ځل په خبر ته تلیو او بیا راتلو نو هغه وخت کې یا په پلان کوچ کې راتلو یا په بس کې نو موږ ویل پلان کوچ تنګي او اسه په کې خلک یو بل کې ورمنډلی کنه دا بس کې بلار شو نو بس لارالو نو چې وروخته نو بس د اق زین ولاړو لا او پای کې هغه سکرین والا شی لګیدل او په کې سندري چالو وي چې کې ناستو نو هغه ډېر تیز سړیو نو आवाज یې ورکوي دا بند کا نو هغه ډرایور داسې شکه وکتل نو غږی و نه کړ گاډه لاډه کې ولاړ نو بیا وې بند کا کنه غني کوزیګو هغه ته کاکا وای که کوزیګي کښو ک کینه کینه خدا بندو منه وی ولی وی بیا سورلې نه راخیږي یو ته خو نه چې تابو بوزم وې دا خو موږ سورلو ته لګو خیر دې مخکې به بیا بندو ما خو په دې ځای کې به خامخا چالو نو بس هغه راځي چې کوزي ګوي مزه چې کوزي نو کوشونو ولاړ ولاړ نو بل بس ته ودرېدو نو چې هغه ډک شو بل راغې ای ته وخت وای کوم داشې چالو نو هغه ته وی چې باندې کړم نو هغه وته وی بس نشم بندول ما وته وی دا به تکم کم باندې نو وسو مې ځکه پلان کوچ کې لاړ شو هغه دغه والا ورته ویله بس والا چې دا څه کار دی زمام خوښ نه دی په مام ډیر بد لګي خدا خلق اوس داسې عادت شوی دی چې دا دې ورته چالو کړي نه ول دې بس ته ګوري چې شی پکې لګېدل لري کنه چې دا پکې لګېدل نو راخیږي او چې دا پکې نه لګېدل نو راخیږي ورته سره نه نو چې زه روان شم نو باندې کو خو چې کله به اډې کې ولاړو دا مونږ ځکه چالو کو چې خلک په دې راخېږي نو ما وغت ویل وروره یا به بدل تشپکو او یا به پکې خېږي او سر سره چل چې کېرو نو دا خبره مې صرف دې پورې کوله چې مزاج دی او چې کم سړی دین ته الله زړه واړی پاغه دا شی بدلېږي او چې کم سړی دین بيدینې ته الله زړه اړولې نو هغه د دینه بغیر سفر په گاډي کې نه کوي دې کې سړی بیا تنګيږي چې دا نه لګېدل دغه شانه یو نیم سړی د سی چې هغه خپل جمعات کې درس نه بل اور پسې زی ویره بغیر د رمضان نه قران نه بداروجه څنګه تیریږي اپ قران مې ایو نیم د سی چې هغه خور خواته درس یې په تخت د کور نه مې دلته زړه تنګېږم आवाज راځي او دا کیږي هغه باندې بوج کیږي دا زړونه د رحمان په اختیار کې دي د چا زړه نه کوي تواړي د چا زړه ګناه تواړي ګیره ختمه کی ټوپۍ وګرځي پټکي وګرځي او ته دومره لو پر شي چې داغه نه په جهان کې بل لو پر نه ولی زړه ول الله بل خو واړه واښوي یا نیکو یا داس شو چې داغه نه بل ناکار بیا نه او یو نیم دسی چې داغه نه په دنیا کې ناکار نه او ناسا په ور الله هدایت کی او داغه نه یو لوی بزرګ او لوی ولی جوړ شي دا زړونه د الله اختیار کی فتنه نه خو یا مراد فتنه د کافرو ده او یا د الله عذاب چې نه ورسیږي هغه کسانو ته چې ظالمان دي ستاسو نه یوازې ټول باندې به بیا راځي د خدای عذاب عامي وعلم پوش ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب والا دی واذکروا اذ انتم بال اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض یاد کړئ د الله نعمت کله چې وای تاسو په مکه کې قلیل لگا الله اکبر مستضعفون فی الارض کمزوري ګڼل شي وای پزمکه کې تخافون یری دی تاسو ان یتخطفکم الناس دا چې او به تختی تاسو لره خلق فآواکم نو پس زید لدر ک مدینه منوره کې دان سوارو سره و ایدکم بنصره او مضبوط کړی تاسو الله تعالی بنصره په خپل امداد سره هغه امداد سو چې د انصارو په ملګرتیا یا به نصره په خپل غیبی امداد باندې چې په بدر کې ستاسو امداد وکا ورزقکم من الطیبات غریبانان وای نو الله د لغنایم جایز کړل رزق یې دل درک د پاکونه لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله شکریا ادا کړئ نو چې غنیمت یې دل جایز کو امداد یې دل وکنو jihad کوي اوس کنه لعلکم تشکرون ای بالجهاد یا ایه الذین آمنو دریم قانون اے د ایمان والو لا تخون الله والرسول خیانت مکوئ د الله او د الله د رسول سره یعنی د الله او د الله د رسول د حکم خلاف مکوئ وتخونوا اماناتکم او خیانتونه مکوئ په امانتونو تاسو کې وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ وعلموا پوښ انما اموالکم واولادکم فتنه ته خیانت دی لکه چې بچو له مال جمع کې نو الله وی بچي او مال سي وعلم پوش انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا مالنا استاسو اولاد استاسو فتنتون دا یو امتحان دی نو دا تاسو په خیانت کې وانه چي وا او ان الله یقینا الله عنده د الله سره اجر عظیم اجر دی لوی یا یجعل لکم فرقانا او با ګرځي تاسو د پاره فرقانا من هدایت تاسو زړونو کې داغه په برکت به تاسو د حق او باطل په منځ کې جدای راولای یا یجعل لکم فرقانا او با ګرځي تاسو د پاره یو لار د وتلو د پاره د مصايبونه او لری بکی ستاسو نه تکالیف ستاسو یا واړه ګناونه او بخنه بو کی تاسو ته الله دې خاوند فضل وي و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک دا اوس چې کوم دی اول علت د دې دی چې اختیار د غنیمت نه په دې باب کې ها چې اختیار د غنیمت د الله او د الله د رسول وي و اذ یمکروا بک الذین کله چې تدبیر کړو ستا خلاف هغه کسانو کفرو چې کافران دي دا واقعا د سیوا دا واقعا اصل کې د مکی ده خو مدینی په واقعا کې د دې وجه نه راوړه چې په دې کې زیره د مؤمنانو ته په نجات د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګنې دا خو مکه کې تیر شوی قصه ده او دلته د بدر قصه خو او دا حالات خو د مدینی روان دي جاری دي نبی علیہ السلام خلاف په مکه کې ټول کاپیران غون شو د نبی علیہ السلام نکه قصی یو زی جوړ کړو دارون ندوه به ورته وی پای کې چې بداسه څه اهمه خبره و نه کې بدای راغونډې دل لکه دلته کونسل کې راغون شي کنه الته به دارون ندوه کې راغون شي نو دارون ندوه کې راغون شو ټول کافر نو هغه د نبی علی السلام خلاف مشورې کولې چیرې دنه وسنګ ځان خلاصو شیطان لعینم د یو بوډا سړی په شکل کې راغی مخکې تاسو ته ما ویلو چې شیطان په خپل شکل کې نخ کاری او چې د شکل بدل کی نو بیا ښکاری دی شي نو د یو سپینګری مشر سړی په شکل کې ځان لجان جوړ کړ چې غني زوم یو جرګه مار یې ما او مشر یې ما نو دیم راغه او کې ناست دیو توی بابا ته بار شه زمونږ څخه خاص خبرې دی خپل کې نو هغه کې څه مشوره کو نو دی وته وی چې بچو زوم خبر شوی ما چې داسې سجرګه ده نو ما ته چا ویلی نو زوم د لرالم مام دغه فکر کې راغلی ما کنه وی بس دا خو زموږ مرګره دی وی ځکه نه بابا بابا کې نه مشورې شروع کړې نو یو مشوره دا وکړه چیرې دا شکار به وکړو چې دی به وتړو کوټه کې به بند کو نو چې تر سوی توبه نه دی ایستي نو بس بند به امنګ به اخلاص شو ټول ویل یاره دا خبره صحیح ده چې کله دغه شیطان له خبره رااله نو هغه ورته وی چې وو دا خواړو څه خبره نه ده زما مشوره دا ده چې دا غلطه ده وې تاسو به بند کین نو قوم به بیا را کولاو بیا به سره تاسو وکړي نو دی ویل هر دا خبر هم سید لکه یو ورځ نه د دوه ورځې نه دی اخر به تنگ شرا کولاو به کی نو بیا یې مشوره وکړه چیرې دې بد دې ملک نه وشړو مکه نه بار چیر سکی مکه به اخلاص نو ټول ویل چې سیدا شیطان له چې بیا را ایراله هغه ورته ویل چې ښا تاسو د مکې نه وشړی تاسو خو زوروري وسم کیږي ټول متفق وي نو چې زما کلی لراشي نجد لراشي بل ځای لراشي آلته بشید نو زما به وسم نه کیږي د بل چا به وسم نه کیږي نه به شي شړلې اول ته وکار شروع کی نو مرګري به جوړ کی نو بیا برازینو پتا سو باملې کې نو بیا به سم مقابله نشي کوي او دا مشوره ابو جهل لعین پیش کړ چې د شکار به وکړو چې د هرې قبیلې نه یو یو مشر یو یو کس تکړه هغه به واخلو او ټول به په شریک ورشو حمله به پیو کو وبې وژنو نو خاندان هغه د نه خاندانونو سره خو به مقابله نشي کوله د ټول عربو سره نو دا سکار به وشي چې هغه به وي پیسې راکې دیت راکې نو سونه دیت چې غواړي ولا به راغون کو او د دې رمضان خلاص کو بیا به دا پیسې نه نو ټول ویل چې سیدا شیطان له چراله وې دې ځوان صحیح خبره وکړه ها د دینه بغیر بل لار نه کیږي مشوره وکړه نبی علیہ الصلات والسلام پس بشپې لزو رالل نبی علیہ السلام ته الله پاک وحی وکړه چې تنن خپل بستر مو دکېږي او ځان لار نبی علیہ السلام غار سور تا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره نو الله اغه ته اشاره کوي چې ګوره کاپیرانو تدبیر وک نبی علیہ السلام الله خلاص ک نو اوس اختیار د غنیمت د الله او د الله د رسول زکه ده چې نبی نه وینو تاسو به ایمان پچا راوړو تاسو به جهاد بیا څنګه کو نو غنایم به څنګه لاله دل تاسو لا نو دا ټول بنیاد د دې خبرې دی چې الله نبی بچ کړو د کافرونو کله چې تدبیر کو ستا خلاف هغه کسانو چې کافرانو یثبتو کا دیر پار چې بن کی تعالی را وتړی تعالی را او یقتلوکا یا اوجنی تعالی را د مینس کې راړه زکه په دې متفق شیو او یخرجو کای او باسی تعالی را ویم کرون ویم کر الله دې تدبیر کو استاد وجلو او تدبیر کو الله مکر کو الله د خلاص اول استا الله دې غره چل کون کې خلاص کړي کله چلوستې شي دی باندې زمنګا یاتونه زجر په انکار د قران قالو نو دی وی قد سمعنا اصل کې ګورا انسان باندې پزړه باندې اثر څه شي کوي تقوا په څه حاصلېږي په قران نو باز خلک زړونه چې الله واړي نای باندې قران بدلېږي کنه او چې د چا زړه الله نه کیته راړولې په قران خلېږي دا غبی دین خلق کله چې لسته شي په دې زمنګ آیاتونه وای دې قد سمعنا په تحقیق سره واورې د منګه لو نشاو کو غواړو منګه لقلنا مثل هذا خامخ او بوای منګ د دې پشان داسې به منګم جوړ کو ندی دا مگر کیسې د پخوانو دی و اذ قال اللهم دا دویم علت دا ولې داوي چې اختیار د غنیمت د الله او د الله د رسول دی دومره عجیب خلک دي چې دای دا سوال نه کوي الله کدا نبی حقی نو مونږ ته ایمان په نصیب کا وی الله که حقی مونږ په ایمان نه راوړو نو مونږ باندې کانی راوړو او د عداوت کې دومره مخکې تل وی د کانو باران مخوخ دی خو په د ایمان نه راوړو معاویه رضی الله تعالی عنہ یو سړی توی د قوم سبا و استا دا قوم سمره جاهل دی سبا خلق ولی چې په هغه باندې وخزم ملکه و مشروا ځکه چې هغه مخکې سورته نمل کې براشي مولا چرجک ویلو چې انی وجدت امراتن تملکهم ما خزل دلی و چې پاغي حاکم و نو دا سمره کمقلو چې یو سړی هم پکې ناو چې خزه په دې حاکم و نو هغه سړی ورته ویلا چاو زمون خلک هم ډیر کمقلو چې خزه مشره کړي و خدا خو د اسلام باندې تاسو عزتمن شوي ستاسو د قوم نه ډیر کمقل نو چې هغه تکل الله نبی راولېګ نو هغه د ایمان په ځای دا وی اللهم ان کان هاذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء اویتنا بعذاب الیم او دارنګ قرطبی لیکلی دی چې ابن عباس سره یهودی ملاو شو هغه يهودي ته هغه وای چې ممن انت د کم قوم نه نو حضرت عبد الله ابن نه د يهودي عبد الله ابن عباس ته وی نو هغه ته من قریش زه د قریشو نه ما نو يهودي د استهزاء په تور باندې حضرت عبد الله ابن عباس ته وی خان انت من القوم الذين قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم ته داغي قوم نه چې الله او ته نبی راولې غنو ځان ته خیره شروع کړي د هدایت سوال نه کو د هلاکت سوال کو نو ابن عباس رضی الله عنهما هډیر ماهر په قران کې هغه وتوي پریدا وای ته چې کم دینو ما ته وای وای انت یا يهودیو اے يهودی ته خو پخپلا داغه قوم نه چې د هغه خپل د سمندر د لوندوالي نه وچ شوی نه وي چې کله په سمندر موسی عليه السلام سره پوری شو او پوری چې کم دنو یو قوم چې یا کفون علی اسنام لهم د بوتانو عبادت کو نو قالو یا موسی جعل لنا الها کما لهم الها نو اي موسی عليه السلام موږ له یو خدای جوړ کله کړه دی چې خدای لري دومره به وقوفو چې په دیم نه پیدل چې الہ څوک جوړول شي کما الله چې بشکل هغه در دغه وخت نو پیجندلې نو يهودي خاموش دا زد کې چې سړی راشي کنه که پویږي هم خو هغه سکی بیا داسې خبرې کوي ابو جهل لعین دا دعا خیره کړې وي د زد د وجنه کله چې وې د وې د یا الله ان کان هاذا هو الحق کی دا نبی حق ستاده طرف نان راوره مونږ باندې کانی د بارنا یا را کمنګ ته عذاب درناک وما کان الله ليعذبهم اوس چې دی خیری کول نو الله په عذاب ولې نه راولي دا خیری ولی الله نه قبل ولی داغي وجه نه دی الله تعالی چې عذاب ورکې دی تعام خلق ته او چې ته موجوده پدې کې نو د نبی په جون الله داسې د کانو باران زکه نه ورو چې دا د نبی سره الله وعده کړی دی چې ته موجوده زب عذاب نه راولم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او نه دی الله تعالی عذاب ورکوونکې دیتا چې دی بخنه غواړي د الله نه د عذاب د نه راتلو دوه وجې دل تراله یو وجه وجود د نبی علی السلام او دویم وجه استغفار تر سوچ نبی موجودی نو په امت به عام عذاب ناراضي اگر کار څومره ګناونه وکي او دویم چې کله خلق استغفار غواړي نو الله به عذاب نراولي امام بخاری بیا لیکلی دی دا یو امان چې دا اوچت شوی دی فرفع احدهما یو امان ختم شو چې نبی علیہ السلام هغه خو وفات شو د دنیا نه لاړ اوس دا یو پاتې دی چې کم ځای کې خلک استغفار وای نو الله به عذاب په نه راولي او چې استغفار خلک پریری نو بس عذاب برازي وما لهم الله يعذبهم الله سو عذر دې دې د پاره چې دې له عذاب نه ور کوي الله وهم يسدون عن المسجد الحرام او دې بندي خلق لر د مسجد حرام نه وما كانوا اولياءه وما كانوا اولياءه ندې دې اولیاء د مسجد حرام او د دینه دا معلومه شو چې دا الله ولی چینو هغه به متقی مجنون او بیلماز انسان او دارنګ نشئی سړی چې یو سیګریټ سارس کی او بل ماخامس کی او غندون سکینو دا د الله ولی نکیږي ها چې د دې د منس داسې برباد دی لکه څنګه چې یو سړی راشي او شپېلی او تانی وي او الله یې دار نه قبول نو پاغي ثواب نشتا د دې د منس کوم ثواب نشتا داغه پشان برباد شو او یا دا دا چې دوی به عبادت په دې طریقه باندې کوو وی په دې کې رد دی پاغي صوفیاو باندې پاغي جاهلانو باندې چې هغه عبادت د الله کوي نو په یې کې ګډاګانې کوي وی موږ ذکر کوو کنه نو ذکر سده خو ګډېدل او ذکر سده په هغه کې تانیوال ذکر سده په هغه کې چغیوال وی وذالک كله منکرون دا ټول چې کوم دین ناروا دي یتنزه عنه العقلاء د دین عقل من خلق چې کم دینو ځان بچ کی و یتشبه فاعله بالمشرکین فيما كانوا يفعلونه عند البيت او څوک چې دا کارونه کوي نو هغه په دې کار کې د مشرکانو سره مشابه شو کم چې به مشرکانو د بیت الله په خوا کې کو چې څنګه وې کې هغه شان وکړه ذکر چې کینو داغه طریقه هم شریعت خو دلې دا داینې دی ویلی چې راغون شی او په یو आवाज کوي او غړې گئی وتا د کوم ځای کې ویلی نو دعا طریقه هم شریعت خو دلې دا د خیرات طریقه هم شریعت خو دلې دا هر یو کار باندې ال ثواب ملاویږي چې د شریعت موافقي ها دانه چې ګنې کار د شریعت حکم منی او کې په خپل خوښه نه لکه روزه ده د روزي او شریعت طریقه نه ده خودلې اوس کې یو سړی وي چې رزه به د شپې نه سم خیر کار بو کی نه یو سړی وي یاره زبه پکې خیر دی لغونه ترمیم کوم زبه پکې د یو پیاله چیس کما کیږي نه چې د شریعت نه 19 20 اخوا دی خوا شوي بس روزه دی لاړه یقینا هغه کسان چې کوپر کړلې خرج کوي خپل مالونه ډیر پاره چې بند کې خلکو لره د الله د لارې نه یا په خپل بند شي فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرا زر دې چې دوی به خرج کوي دی لاره او بیا به شي په دی باندې افسوس ثم يغلبون بیا به دی کمزوري شي والذین کفروا الى جهنم يحشرون او هغه کسان چې کافران دي جهنم ته به جمع کړي شي ګوره مسلمانو مال لګي کافر هم لګي مسلمان چې په دین لګي نو په یو یو روپۍ به الله اجر ورکړي کافر د دین خلاف لګي نو دا یو یو روپۍ به د عذاب سبب جوړيږي لیمیز الله الخبیث من الطیب دا علت د داغي دراجمه کولو د د پاره چې جدا کې الله کافر د پاک نه یعنی پلیت د پاک نه خبیث کافر او طیب چې کم دینو څه شي پاک نو جهنم کې با قیامت میدان محشر کې الله به دا ټول خلق را غونډي دیلا چې پلیت او طیب د یو بل نب جدا کې بیل کې ويجعل الخبيث بعضه على بعض وګرځي پلیت بعض په بعض نور باندې فيركمه جميعا را غونډ کې غي ټول لرا فيجعله في جهنم پس به ګرځي په جهنم کې دغه کسان هم دی تاوانیان قل للذین کفروا اوایا غی کسانو ته ترغیب مع تخویب اوایا غی کسانو ته چې کافران دی ینتهو کده من شو د کفر نه یا د جنگ د مسلمانانو نه او ایمان راړ یغفر لهم ما قد سلف بخنه به وشي د تداغي چې مخکې کم کړی ری ګوره اسلام یو سړی مخکې نه راوړي نو د کوپر په حالت کې چې څومره ګناونه کړی دي او د اسلام راوړي نو الاسلام يهدم ما کان قبل اسلام ختمي هغه ګناونه چې کم د اسلام نه مخکې شوی دي هر ګنا چې الله به وتماب کړي و ای اده کې ترغیب دی توبه ته توبه وباسي و ای يعود فقط مزت سنت الاولین او کده واپس کیږي کفر تانو په تحقیق سره تیر شوی دی طریقې د عذاب د پخوانو هغه پشان به الله تبا کی وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه اوس دویمه دعوا القتال فی سبیل الله وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه جنگ وکړه د دې کافرانو سره تر دې چې پاتې نشي شرک ويكون الدين كله لله او شي دین ټول یوازې الله لرا ان دین الله په دنیا کې غالب کی فین انتهو کده من شو دا غایا شو چې جنگ به هغه وخت پورې جاری چې شرک او کفر نه ختم شوه یا حتا لا تکون فتنه تر دې چې نشي په زور اړول د مؤمن د دین نه تر سو پورې چې مؤمن باندې ظلمونه شروع دي مسلمان به jihad کوي په دې حصہ کې دوه بابونه دي اول باب چې ده هغه د شپږ پنځو سایت پورې په دې کې دا اوله دعوا چې اختیار د غنیمت د الله او د الله د رسول دی داغي تفصیل او داغي د تقسیم طریقه او بیا د هغه پنځه علتونه چې اختیار ولې د الله او د الله د رسول دی بیا اول قانون په دې باب کې 45 آیت کې براشد جهاد بیا تخویف اخروی په 50 آیات کې بیا تخویف دنیوی په 250 کې او زجر وعلمو انما غنمتم من شیء پوه شي یقینا هغه چې تاسو مالی غنیمت کې راوړې دې من شیء اند سشینا فان لله خمسه پس یقینا الله د پاره پنځمه حصہ دا غیدا وللرسول او د رسول د الله د پاره ولذل قربا او د خپل خپلوانو د نبی د پاره ولیتام او د یتیمانانو د پاره والمساکین او د مسکینانو د پاره وابن السبیل او د لارې د مسافرو د پاره مخکې تاسو ته ما وضاحت وکړ چې غنیمت به پنځه ځای شنو هغه دل تراغه پنځمه حصہ به د الله د الله د رسول د اولو ذوی القربا یتاما مساکین ابن سبیل د پاره شي یعنی د الله هغه حصہ چې دا اب پنځه ځای شي پای کې یو هغه د نبی علی السلام حصہ دویم د ذوی القربا د نبی وا آل رسول چو دریم یتاما سلورم مساکین پنځم ابن سبیل او دا سلور حصي چې دي دا به تقسیم شي په مجاهدینو هغه هغه تقسیم طریقه بیا دا ده چې کم سړی پیاده تلې دی نو یو حصہ ده کم په سورلې تلې دی نو لراکه به سهمان اغلب دوی سي خو اوس علما وایي د نبی علی السلام چې کومه عیسی وا په غنیمت کې سان لا پنځمه عیسی کې یو عیسی بیا داغه وا چې پنځمه عیسی به د جدا کړه به پنځه ځای کې یو عیسی د نبی علی السلام هغه د رسول الله سلام په وفات باندې سشوا ختم شو د زویل قربا د نبی علی السلام آل رسول چې ورته وای د هغه حصہ هم د نبی علی السلام د حصے د ختمېدو په وجہ ختم شو اوس پاتې شو یتاما مساکین ابن سبیل نو بیت المال نه په دې خلکو تقسیمیږي ان کنتم آمنتم کې تاسو چې ایمان امراولې بالله پالا وما انزلنا علی عبدنا او پاغه چې را لېګلې د من په خپل بندا پرشتي وی نصرتو یوم الفرقان پرز د فیصله چې هغه د جدای غرض و د حق او د باطل کما د بدر رز یوم التقل جمعان پاغه رز د مخامخ کې دو د دوو ډلو باندې چې یو خوا د مؤمنانو ډله او یو خوا د کافرو والله علی کل شیء قدیر الله په هر شی باندې قدرت والا دی اذ انتم بالعدوه الدنیا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منکم اوس اول علت چې اختیار د غنیمت زکه د الله او د الله د رسول بئی او د الله د حکم مطابق به زکه تقسیم وای چې تاسو له الله فتح درکړي و الله وی و اذ و اذ انتم کله چې وای تاسو بالعدوه الدنیا پاغه کناره نږدې باندې مدینه ته وهم بالعدوه القصوى او دا کافرانو پاغه کناره لری باندې د مدینه نه مکی طرف ته وغی ورکب اسفل منکم او قافله لاندې تیرېدل تاسو نه د سمندر په غاړه د ابو سفیان قافله ولو تواعدتم ک تاسو مخکې نواده کړو یو بل سره لختلفتم فی المیعاد خامخا تاسو به اختلاف کړو په وادو کې ولی چې دومره مسلمانان لګو کافر ډیرو زورورمو ولکن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن دې د پاره چې پوره کی الله غ کار چې هغه د خامخا کېدونکې چې هغه څه شه دی دای ثابتول چې د خپل اولیاء امداد خلق توخی او دارنګ د خپل د دین حقانیت ښکارا کی لیهلک من هلک عن بینا و یحیی من حی عن بینا دو مطلب دی د دواړو کې ضمیر یو راځي کا کافرانو ته اول کې لیهلک کې مو په یحیا کې نو معنا بداشي ډیر پار چې هلاک کی الله هغه چاله چې هلاک شو پس د واضح دلیل نه او ژوند ژوندې اوس پاتې شینې ژوند تیر کې هغه څوک چې ژوندې پاتې شو پس د واضح دلیل نه څه مطلب چې کم کافر هلاک شي چې پاغم حجت قائمي کم ژوندې چې پاغم حجت قائمي یو مطلب ادا دی دویم اول کې ضمیر راجی کا کافر تا دویم کې ضمیر راجی کا مؤمن تا لیهلک د دې پاره چې هلاک کی الله هغه څوک چې هغه هلاک شو پس د واضح دلیل نام او ژوند خوشحالي ورکی هغه چاته چې ژوندې پاتې شو پس د واضح دلیل نام و ان الله یقینا الله لسمیع علیم خام خاوریدن کې او پوا دے از یوری کا هم الله فی منامک قلیلا دویم علت اختیار د غنیمت الله او رسول لره دی کله چې و خو د تا ته الله تعالی دای په خوب ستا کې لگا نبی علی سلام خوب ولید او په خوب کې ورته دا کاپیران الله پاک لخ کار کړل نو بس وې راځي چې ورځو او ډیر سوال راځي چې دا خو دوکه نشو چې کافر وو ډیر او الله نبی ته لخ کار کول نو جواب دا دی چې دا خوب زیات تر د دې تعبیر د معنویات سره تعلق ساتي څه مطلب کافر ک ډیر دی خو کافر دی بی دین دی نو د دې سه حیثیت نشته او یا الله ته پته و چې زبدل شکست ورکوما نو شکست چې ورکې نو ک ډیر او کلیږي بیا خو پکې خبره نشته نو الله پاک زکه نبی ته په خوب کې لګو خودل هو شوې کنه چې د دې صحیحیت نو او د الله شکاس ورکاو نو په دې اعتبار او تعلق خودل ای جوری که هم الله فی منامک قلیلا کله چې خو دلتا ته الله تعالی دې په خوب ستا کې لګ ولو اراکهم کثیرا او سراج المنیر د حسن بصری صاحب نه داسم نقل کړی دی چې دا په خوب کې نو بلکې دا وته په وی خوانه خودلی او منام کوي مان فی موضع نوم کا د خوب ځای کم دي سترګي تا ته ستا پسترګو کې لګو خو دلته پکې یو توجی سراج المنیر د حسن بصری نه نقل کړي دا خدا بل خسته خبره رزق رستور پس دویم بیا بیا راځي نو خوب کې متخودلی ولګ کله چې و خود الله تعالی تا ته په خوب ستا کې لګ په خودلې وې تاسو ته ډېر په خودلې وې تا ته دا کاپیران ډېر لفشلتم نو خامخا تاسو بس شوی وي او خامخا جګړې بم کړې وې په کار کې ډېر خلک بدن روسته شوو لیکن ولکن الله سلم لیکن الله بچو ساتلې تاسو د سستۍ او د اختلافاتو نه کافر د تلخ کار کړل و یقللکم ولګی ښکار کړی تاسو فی اعینهم پسترګو د کافرانو کې الک دلته وای چې تاسو ته کافر لګ خودل او کافر ته تاسو لګ خودلې او سوره آل عمران 130 کې تیر شیو چې یو بل ته سکړلې ډیر ډیرو خودلې نو جواب یو ابتدا د جنگ وا یو وسط د جنگو په ابتدا کې یو بل ته الله پاک لګ لګ خودل چې مؤمنانم زړور شي او کافرو باندې ورشي او کافرم زړور شي چې مؤمنان لګ دي چې د جنگ ته لاس واچي جنگ شروع کی او چې کله جنگ وسط ته ورسید نو بیا مؤمنانو ته کافران ډیر ښکارا کول او کافرانو ته مؤمنان ډیر ښکارا کول چې په یو بل وسخزو ځکه چې سړی دشمن ته ګوري چې دا خو زور اور ښکاری نو دی به نورم زور لګي نو دی وجنه چې خزور ولګي نو دلته ابتدایي حالت د جنگ او سورته ال عمران کې وسط د جنگ مراد دی کله چې او خود لای تاسو کله چې او خود تاسو تدا کافر کله چې مخامخ شې تاسو پسترګو تاسو کې لګ و یقللکم فی اعینهم او لګ اخکار کړی تاسو داغي پسترګو کې دې د پاره چې فیصلو کې الله دا غي کار چې هغه خامخا کېدون کړي ویل الله ترجع الامور او الله ته ورګرځولې شي ټول کارونه یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم فئه فثبتوا اوس اول قانون په دې باب کې د پاره د جهاد یا ایه الذین امنو د ایمان والو اذا لقیتم فئتان کله چې مخامخ شي تاسو ډلې د کافرانو سره فثبتو پس کله قدرېږئ واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون یادوي الله لره ډېر ډېر د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ ګوره قانون دا شو چې تاسو به په میدان جنگ کې کلک ولاړی او د الله ذکر به ډیر کوي نو الله بدله کامیابی درکړي په دې ځای باندې قرطبي لیکلی دی چې محمد ابن کعب القرزی سیب لیکلی دی که په ذکر کې چاله چټي الله ور کولا نو مجاهد ته ویلی وی چې بس خالی جنگ کوا او اوس دی وخت ذکرونه پرې دا وځ کافر وجل غواړي زی مجاهد لبه چټي ور کړی و الله وای جنگ بم کې هو وذکر الله کثیره الله به ډیر ډیر یادې او که په ذکر کې چټي الله ورکولا نو زکریا علی السلام لبه ورکړې و چې هغه ته وی آیت ک الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا ورپسې سوی وذکر ربک کثیرا رب ډېر ډېر یادې نو ګوره چټي په ذکر کې نه هر وخت به د الله ذکر کې حسنګ ذکر وکې قرطبی لیکلی دی و حکم هاذا الذکر ان یکون خفیا دا ذکر بسنګ کې پټه باندې کې لئن رفع الصوت فی مواطن القتال ردیء مکروه اذا کان ذاکر واحده و دا اواز اوچتول د جنگ په میدان کې دا چې کم دینو بدی او مکروه دی نو دا ذکر په پټه باندې بهتر دی او حدیث کې راځي نبی علی سلام او صحابه جهاد ته تلو چې په ډېرې و صحابه ورو قتل نو الله اکبر به وي نبی علی سلام او ته اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا تاسو په خپل ځان باندې رحم وکئ تاسو چې کم ذات ته आवाज کوئ نو هغه نه کون دی او نه غائب دی بلکې دا سي ذات دی چې هغه سميع او بصير دی او تاسو سره دی نو چغه بنوي خان واتیو الله ورسوله تابعداریو کې د الله او د الله د رسول د بل قانون ولا تنازعوا خپل مینس کې جګړه او اختلافات مکوای ولی ورعا الناس او د وجه د ځان خودلو د خلقونه کافران لکه ابو جهل او داغه مرګري بندول خلق لره د الله د لارې نه والله بما يعملون محيط الله پاغه چې دای کوم عملونه کوي ګیرا چون کړي اي تکبر کون لاړ ذلیل شو مسلمانانو عاجزي کول الله عزت من کړل و ای زین لهم الشیطان اعمالهم سلورم علت اختیار د غنیمت زکه د الله او د الله د رسول دی کله چې خيسته کار کړیو دی ته شیطان د دې بد اعمال وقال لا غالب لكم اليوم من الناس او ویلی وغتا هغه ته چې غالب نشته تاسو د پاره نن راځي د خلقونه شیطان په شکل د سراقه ابن مالک کې راغی دا یو لوی پهلوان او بدمعاش امیه ابن خلف ته وای دا لاس ولدا سیونه و یار یریږي ما او زه در سره مرګره ما کنا او را روان دي امیه هم ډیر پر دغه کې د شوق کې د چې ماشاءالله موږ له خډیر مرګری راغلی انو او شیطان ما سره پورا پوج راغلی دی نو چې کله میدان ترالل او شیطان وکتل چې ملائکه الله را لګلی دي پرشته په بدر کې نو چې پرشته ولي دي نو بس دو مینه لاس لاس کا و تختې ده وتوي اني ارا ما لا ترون اني اخاف الله زاغه سینم چې تاسو نه نه او زه د الله نه ریګم او دغه د چته نه لاړ و تختې ده ابن کثیر وای کذب عدو الله د الله دشمن دروغ ویلو ما والله ما به مخافت الله قسم نه کپد د الله یروا کدا الله نه یریده خو بیا به دا دون شیطانی نه کوله کنه کفر به نه کو ولکن علم انه لا قوت له ولا منفعه دې پیدا چې نه د کینن طاقت شته نو ولدل ته پیدا شته نو ځکه پرشتي ولې دي نو ځان په بار کې یریده لکه سړی چې د مار نه یریږي او منډي وای نو دې د خدای لپاره منډي وای دې د مار نه یریږي او مینه چی چی دشمن نه یریږي او منډي وای نو دې د خدای رضا لپاره منډي وای نه د قشان دم د شیط د پرشتو د یری نه منډي والی او بیا وای چې وتلک عادت عدو الله دا د الله د دشمن عادت دی د شیطان چې سړی گمراه کوي او ورمینسته کوي او چې مینسته کوي کنه نو بیا ته تختی و مثال په شان د شیطان دی انی اخاف الله رب العالمین مثال د شیطان دی چې کله انسان ته وای کفر وکا نو چې کله انسان کفر وکي کنه نو شیطان او تسوي انی بری امن کافر میکړي او زنه جدا شومخه او ته یې زده الله نه یریګم او او د د الله خلاف ته تیاری چې ته د الله نه یریګې نو ته خلک د الله نه فرمانه ته تیاری دا هم ستاده پر عذاب شو نو دا د الله د دشمن کار دی ها بیا ته تختی سورت ابراهیم 22 کې بیا ځان له وګوره والله شدید العقاب الله سخت عذاب والا دی اذ یقول المنافقون دا پنځم علت چې منافقانو هغه چې د نسونه غډي وډي خبرې کولې تاسو الله زور اور کړی د منافقانو هغه خبرې څه شوي غلطي ثابت شوي نو وس غنیمت د الله په خوخه تقسیم کیږي نه منافقان ویل دې لګو خلکو ته ګور او دا تشتور دی او لګ دی دا به په دې نو هنیم سو مسلح کافرانو څنګه زور ور کیږي دا دې دین دو ککړی دی موږ صلی الله امداد کې امداد نه وي دا به تبا کیږي او الله زور ور کړی کله چې وی منافقانو په مدینه کې والذین وای کسانو فی قلوبهم مرضون چې زونو دای کې مرضو دا په مکه کې باز داسې خلق وای تکلمو بالاسلام ولم یقع الاسلام فی قلوبهم چې ظاهر کې کلمه ویلې و خړه ته ایمان نو کوشوي او یا والذین فی قلوبهم مرض مراد کا اهل کتاب منافقان خو تیر شو کنه دا پکې اهل کتاب شو دا د منافقانو تر ځامن کېدل ښا غر هؤلاء دینهم دوکه کې چولې د خلکو لره د دې دینه دالی ونی دی وې دی وی چې موږ له الله امداد کوي څنګه به کوي ته ډیر د غبرهټ حالت وګوري د یری کو ګوره تاغه حالت لرا کله چې وفات کوي هغه کسان لرا چې کافران دي ملائک یعنی پرشتي تی روح اخلي نو دا روح به څنګه وباسي یزربون وجوههم وادبارهم وای بد دای دا مخونه او د دای دا شاګانې په دې کناټو کناټو به وای وذوقوا عذاب الحریق ورته وای به وسکه عذاب سوزون کې یعنی د اور عذاب علما وای چې روح تی وباسي او ډایرک ورته روح سره وای چې عذاب الحریق وسکه نو دینه معلوم شو عذاب د قبر دینه معلوم شو عذاب د برزخ صحیح شو ځکه چې د قیامت عذاب خو بکلې دا د میدان محشر هغه دا د قبر او د برزخ هغه عذاب دی عذاب القبر عذاب البرزخ ذالک بما قدمت ایدیکم دا عذاب دی په سبب داږي چې مخکې کم ګناونه کړی رستا سلاسونو وان الله ليس بظلام للعبيد او یقینا الله نه ده هیڅ ظلم کون کې په ایس یو بندا کذاب آل فرعون حال د مشرکینو د بدر په نزول د عذاب کې پشان د حال د فرعونانو ده یا بدلا ورکړې شو د کافرانو ته په بدر کې لکه څنګه چې فرعونیان مخکې هلاک شي داسې دیم تباہ شو انعمها لقوم چې کړي د نعمت لره په یو قوم باندې حتا یغیروا ما بانفسهم تر دې چې بدل کې د هغه حالت یا هغه عقیده یا هغه عمل چې لازم د دې په نفسونو باندې ګنا سره الله نعمتونه د خلکو نه علي ولی هغه اول نه مراد حالت د هغه تشبیه او په نزول د عذاب کې چې دی باندې د سه عذاب راغې لکه فرعونانو باندې چو او دلته تشبیه ده په تبديل د نعمت کې دی د الله د نعمتونو داسې ناشکری وکړه لکه فرعونانو چې کړي و حال د دې پنا شکرې کې پشان د حال د آل فرعون دی او دای کسانو دی چې په خوا دا غینه تیر شویو نسبت د دروغ کړه ویاتونو درب دا غیتا پس هلاک کړو مونږه غي په سبب د ګناونو دا غي باندې غر کړو مونږه آل فرعون او ټولو ظالمان فهم لا یؤمنون پس د ایمان نه لري د منافق او د کافر نه په دنیا کې بل ناکاره مخلوق نشته الله دا دواړه په ټول مخلوق کې ډیر ناکاره پیدا کړی دي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم دا کسان الذين عاهدت منهم هغه کسان چې تا وعده کړی د دې سره د الذین دا بدل دی د الذین کفرونا دا ناکار مخلوق څوک دی کاپیران کاپیران څوک الذین عاهدت منهم هغه خلق چې تا سره وعده کړی دا دینه مراد يهود دي د بنو قریظه دا تفسیر قرطبی لیکلی دی بنو قریظه سره نبی علیہ السلام وعده کړی و امام مجاهد وای بنو قریظه راولګیدل نقض العهد هغه هغه معاهده ما تکړه چې معاهده شوی و چې موږ به یو بل سره جنگ نه کوو نو فاعانو مشرکی العرب اغه د مشرکانو د عربو سره مرسته وکړه امداد وکړه وسلی مسلی ولا ورکړي نو بیا نبی علی سلام ته لکه موږ تاسو خلاص کړو او ګوره زمون خلاف تاسو مشرکانو سره د وسلو امداد وکړه نو بیا ثم اعتذروا باندې عذرونه پیش کوي رجی دا باز خلک من کې قمقل دی او ناپوی دی او دا زمنګ دا معاهده خرابې او منګه مو ته ډیر غوسه ولکه دی دا کار غلط کړی دی کنه او دی چې موږ تاسو نه معذرت غواړو او ویلې موږ دا خبره دی نو کړې دی کشرانو ته داسې نو ځکه دا کار داسې وشو نو بیا وسره نبی علی سلام معاهده وکړه وای زه خیر دی چې تاسو نه یرو نو خیر دی بیا د پاره ګوره داسې ونشي نو دی چې کله بیا د غزوه خندق وخراغه نو په غزوه خندق کې خو ډیر کاپیران د مسلمانانو خلاف یو شو نو دی ویل چې وس دا مسلمانان بچ کې دی نشي وس کاپیران ټول یو شوی دي او کومنګ د دې سره د معاهده کې پاتې شو نو څه پیدا نه کوي راځي چې موږ هم د کاپیرو سره مرګري شو معاهده ما تکړه او د کاپیرانو ملګرتیا وکړه کاپیران الله سره د دوی چې ډیر زیات راغلی الله د قشان نه مراد واپس کول جنگ و نشو او چې څنګه کاپیران او تختیدل نبی علی السلام صحابه ته راضی چې اوس په بنو قریظه پس نبی هغه پس لاړ الذين عاهدت منهم هغه کسان چې تعالی اوس کړه دې د هغه سره ثم ينقضون عهدهم في كل مره بیا غي ماته خپل لوز لاره واده لاره په هر ځل کې او دویم قانون به ذکر کی د جهاد د مؤمنانو د پاره شپې تم آیات کی یو مخ کې ذکر شی او بساټ کې راشي بیا ترغیب باور کی جهاد تا او دارنګ ترغیب باور کی هجرت تا بیا به تقسیمو کی د خلکو څلورو قسمونو تا دسی گزارونه په وکا مردار کا چې رستو خلق تی ویریږي وی برت والی لعلهم یذکرون دې د پاره چې د پندو نصیحت والی و اما تخافن من قوم خیانتان کچر ته تیریږي د یو قوم نه د خیانت کولو نه یو سړی سره د الله اوس کړي چې جنگ به نه کوي خدا خلق به اعتبار دي تا نه خدان پامن کړي ره ته جنگ نه کې خواغي نه خطر ده چې کې دیشي هغه پتام لو کی یارشتا نو دا سکارو کا چې ورشو پخکارا ورته وایا فن بز الیهم واده ورته وغورځوا چې زمونږ استاد سمینس کې چې کم لوزو اغه نن پس ختم شو ولی چې زه پتا سو مطمئن نه بس ختم نو د ولی علی سوائن چې تاسو یو برابر شئ پس کې په علم کې په نقض العهد باندې چې وعده ماته شوی دا دا بنوي چې یو برابر شي د وعده په ماته ول وعده خو ماته نشو کنه وعده ختم شو چې تاسو برابر شئ په علم کې په نقض العهد هغه خو وعده ماته یو استاد ذهن کې داري چې وعده ده نو چې استاد ذهن کې مدار شي چې وعده ختمه ده چې بیا په اعتبارونه کې یا سبقو چې دی بچ پاتې شو په بدر کې د مردارې دونا نو دی الله نشي عاجز کوله دی په ټول عمر ذلیل او بل ځای کې به مردار شي واعد لهم مستطعتم دا دویم قانون دی په دې باب کې مؤمنانو ته واعد لهم مستطعتم مسلمانان د کاپیرانو خلاف دی به مال جمع کوي او د کاپیرانو خلاف به په هغه شی اخلي چې سبا کاپیر سره مقابله راځي چې بیا مقابله کول شي مسلمان کې ایمانی جذبه دار چانه سیوا ده د د جنگ هغه غزا ده ثواب دی او د دش مرگ هغه شهادت دی خو افسوس داره چې غریب بے وسه دارې چې هغه ټکنالوژي وسره نشتا هغه وسله وسره نشتا چې د د کافر مقابله پاري او چون کې جنگ خو پاسباب باندې کی او دا د توکل خلاف نه دی الله وی واعد لهم مستطاعتم چې څوک تیارې نه کوي نو هغه په قران کې عمل نه کوي الله وی د کافرو د پاره تیارې وکي مسلمانان داغي پیسې په نور نور خبرو لګي او داغي وسله په ملک په مسلمانانو استعماليږي لکه کافر له تیارا کا واعدوا لهم ما استطعتم تیارې او کې د دې کاپیرانو د پاره سمره چې تاسو وسره سي من قوتین د قوتنا قوت صفت التفاسیر لیکي هغه عام دی کاغه مادي قوتي لکه وسله او که هغه روحاني قوتي لکه عقیده مسلمانان ذهني تور دې ته تیار ساتي ومر ربات الخيل او د تړلو دا سنونا اسونه ولا وساتي ترهبون به عدو الله وعدوکم یو مجاهد په دې نیت باندې اس ساتي چې jihad راشي زب په دې jihad کوم حدیث کې راځي داغه خراق داغه سکاک داغه امتیاز خاصنا داغه غوخه ډوکی ټول به د قیامت پر ورځ د پنه کو اعمالو پته لکه چلے کی چې تا په دې نیت دا ساتلې ښه نور منافقان هم شتا وما تنفقو من شيء هغه چې تاسو خرج کوئ کم شي لاره فی سبیل الله د الله په لار کې وف الیکم دا مو چې دا پیسې سلاړي پورا بدله بدر کولې شي تاسو ته داغي وانتم لا تظلمون او تاسو باندې به ظلم نشي کولای و ان جنحو للسلم فجنح لها دا اوس دریم قانون دی د امیری جهاد د پاره دریم قانون کې دا سری چې کافر تعالی د صلح دعوت درکې نو تو سره صلح وکا خو کاغه نه درکې نو تب نه کې و ان جنحو للسلم کدی غاړک تی یعنی مایل شي صلح ته نو فجنح لها نو تم مایل شاغي ته غاړه او تکیدام وتوکل علی الله او ځان اوس پر الله یقینا الله چې دغه الله اوریدونکو او پوه دی مسلمانانو طرف نه به صلح دعوت نه کافر د طرف نه بیا او که صلح و ان یریدو ان یخدعوک کدی غواړي چې دوکو کی تاسو را چې د صلح په نوم باندې ستا خلاف ځان تیاری نو پروا مکو یقینا کافر تعالی الله او دا الله د غزاد ایدک بنصره چې ته مضبوط کړي په خپل امداد او بالمؤمنین او په جماعت د مؤمنانو باندې والف بین قلوبهم من را واست الله په مین د زړونو د مؤمنانو کې لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم کتا خرج کړه وی هغه سچ پرې زمکه کې دی ټول نو تا به مینه نه واچولې د دې د زړونو مینس کې زکه دا مینه په مال باندې ناراضي مال سره خو دښمنۍ او نفرتونه سیوا کی دا په دین باندې راضي په ایمان راضي ولکن الله الف بینهم لیکن الله مینا واچول د دې په مینس کې یقینا الله غالب حکمت والا دی یا ایها النبی حسبک الله بل قانون کافران ډیر نو یو مسلمان بر سو مقابله کې جنگي ده د لسو نو یو خو به جنگ لنه تکنه چې وی یادو زیات تر سریه د شلو نواله تر سلو پورې کسان به نبی علیہ السلام لېګل سونا کم نه کم سریه به سمره وا شل کسان او په ابتدایي حالاتو کې زیات نه زیات به سمره وا سل کسان نو ځکه یو طرف ته شل یادای او په دویم کې سل یادای ها ایکم منکم کی استاسو نا عشرون صابرون شل کسان صبرناک زور اور کېږي به په 200 باندې او کی استاسو نسل کسان زور اور کېږي به په زرو باندې دای کسانو نه چې کفر کړي لري زکه د یو قوم دی لا يفقهون چې نه پويږي الان خفف الله عنکم دا اول حالت چې یو مسلمان به لسو مقابله کې جنگيږي او تیخت ناروا و چون کې بیا مسلمانان الله سیوا کړل نو چې سیوا شو نو الله په حکم کې تخفیف راوستا خا او وخت په وخت کمزوري مرضی خلکو کینو الله تخفیف پیدا کړ نو اوس یو مسلمان به د دوو کافرانو مقابله کې جنگيږي د دوو کافرو نه به یو مسلمان تخته نه که درې شو و تختې د نو بیا ګناګار نه دی خو که دوه نه تختې نو ګناګار وي خدا مطلب نه دی چې ګینه سیوا کافرانو سره که جنگیږي نه ګنا به خدای دې د سیو کې چې یو کافر زرګونو کافران یو مسلمان زرګونو کافرانو سره و جنگیږي ګنا پکې نشته ثواب دی خو که تیخ تکې نو ګنا پکې بیا نشته چې کله یو نه د دوه نه سیوا شي کافران په یو کس طارق رضی الله تعالی عنہ اندلس علاقه فتح کړي وا او د حضرت طارق سره چې د نو مرګري چېونو هغه ول سو کسان سمرو ول سو مرګري او د اندلس د بادشاه سره 70000 فوج نو تو اندازه ولګو چې یو د سمره مقابله کې شو پروانش یوازې چې ده ولسو کسانو د 70000 کسانو هغه له شکست ورکړي دا بیا څه ګنا نه ده چې ګنې لک کسان د ډیرو مقابله کې جنگيږي ا کتیخ ته صرف کې نو جایز ده چې کله کاپیران په ګڼ شي الان خفف الله عنکم وصلی الله سبحانه و تعالی راوستره تاسو نه ندی مناسب د نبی د پاره دا چې شي د هغه د پاره قیدیان حتا یسخنا فی الارض تر دې چې خې ویني توی شي پزمکه کې علما وی دا آیت هغه وخت کې راغلی و چې کله د بدر جنگ وشو نو پای کې خو او یاو پورې کاپیران مردار شو او او یا کاپیرانې ژوندۍ ونیول چې کله ژوندۍ ونیول نو نبی علی سلام صحابه را غون کړل چې مشوره کوو چې د دې کاپیرو سره وسو نو دار چا خپل خپل رائے و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه او هغه نبی علی سلام ته وی چې یا رسول الله دا سوق دي دا کافر خو قوم ستا قوم دی کنه عرب دی ژوندۍ پریدا او سو توایا ما لعل الله ایتو لعل الله ایتوب علیهم کې دې شي چې الله پاک په دې مهرباني وکړي انو می وجنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی او ابوبکر وی چې په دیبته والو خیر دی عمر ورته وی چې یا رسول الله کذبوکا تا ته دروغجن ویلی دي واخرجوکا ته د مکې نه ایستې مدینه لده د الله ستلې وقاتلوک او جنگم در سره وسکي او نن موږ له الله په لاس راوستې دي نو رامخې کا رامخ کې کا او د یو یو نه سر کټ ټول مړکې عبد الله ابن رواحه پاسید او هغه یا رسول الله زما خو د دې دواړو نه رای بدل ده وای زما رای دا ده چې نه مې په دې مرګ ولا سود کیږي او نه پاسه پرې خودو و یو لوی کند به وګورو او د لرګونه به ډککو او دا یو یو کافر به پکې وسوسو چې ری کو بالکل چې هغه لاشم نه معلومي نبی علیہ السلام دی په ډاګه پرې خودل او لاړ خپلغه سفر نبی علیہ السلام له جوړ کړو په بدر کې هغه ته نبی علیہ السلام نه نوت صحابه بار ناشتي چاوی د عبد الله ابن رواحه په قول به عمل کوي چاوی د عمر چاوی د ابوبکر غړي وړي خبري خلکو کولې دي کې نبی علیہ السلام لګ وخت بعد راووت نبی علیہ السلام وی الله پاک د باز خلق زلونه اغا نرم کی نو دومره نرم کی کنه چې هغه بالکل ډیر نرم کی د پيونم الین من اللبن د پيونم ډیر نرم کی او د باز خلق زلونه سخت کی نو دومره سخت کی چې د کانو نم ډیر سخت کی وی ابا بکر ستا مثال په نرموالی کې لکه د ابراهیم علی السلام دی چې ابراهیم علی السلام ویلو فإن فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم او ستا مثال ویلکا د ابوبکر د عیسی علی السلام په شان هم دی چې عیسی علی السلام ویلو ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نو ته لکه نرمه خبره وکړه او عمر او استا مثال لکه د نوح علی السلام دی چې هغه له قوم مړ پوخ ک نو هغه وی رب لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا الله پر ازمکه د کافر یو کور مباد کړنه ټول تباہ او اے عمر ستا مثال لکه د موسی علی السلام په شان هم دی موسی علی السلام چې کله فرعونانو خبره نه منلې نو رب نتمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنو حتا يروا العذاب الالم الله مالونه ولا هلاک کا پزړونو ولا سختی را ولا د ایمان نه راوړي تر دې چې د درناک عذاب نه کتلې دا تقسیم د بره نه د چازلې سخت کړي د چازلې نرم کړي او نبی له سلام یې زدا سي بو کو چې زمون قوم دې نو په دې به دیوالو پرې بيدو زمون مرګري کمزوري دي د مال غنیمت په شان بدیم دام تقسیم کی او بل خوا بچ دینو دا کافر دي کې کم یو پکې مسلمان شي چې خلکو ته د اسلام زور ښکار شي اول جنگ وکنه چې خلک پوي شي د اسلام په حقانيت تريدون عرض الدنيا غواړي تاسو سامان د ژوند د دنیا تريدون ان اتريدون آی تاسو غواړی زمان د ژوند د دنیا چې پیډیا ده او الله پاک غواړي اخرت لره والله عزیز حکیم الله غالب حکمت والا دی ولولا کتابون کنوې قانون سبق من الله د الله د طرف نه سبق چې مخکې تیر شوی دی لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم خامخا رسیدلې بو تاسو ته پاره کې چې تاسو اغستې دي عذاب لوی دا قانون سره مخکې قانون دا دی چې الله پاک د دې نبی د پاره او د دې امت د پاره غنیمتونه مخکې نه لیکلي زبیا علالومه نو دا غنایم حلال شوی نو ځکه عذاب را نه غي یا دا دا چې الله د بیان نه مخکې عذاب نه ور کوي الله څه حکم نه ور لګل چې دې سره تاسو سو کوي نو دا بیان نه مخکې خو نیول نه نو دا قانون دی نو کې نه کې بیان شوی او تاسو خلاف کړو بیا به عذابو فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا اوس دغه تحفه چې ما غستې دا پی دی نو دا جایز دی او خورای باز داغه نه چې تاسو غنیمت کې راوړي دی حلال پاک وېریږي د الله نه یقینا الله بخنه کون کې او رحم کون کې دی یا ایه النبیو شپغم قانون چې امیر با جیلیانو ته تقریر وکي چې دا غیړه کې د ایمان هغه اثر ورننه وځي یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم من الاسرا و یا هغه چا په بار کې یعنی هغه چا ته چې تاسو لاسونو کې د قیدیانو نه یعلم الله فی قلوبکم خیرا که معلوم ک الله تاسو زړونو کې خیرا اخلاص یا ایمان یؤتکم خیرا مما اخذ منکم درب کی تاسو ته غره داغینه چې غستلې شوی دی تاسو نه که ایمان مراوړو اخلاص سره نو د دې په دې په ځای بدل الله ډیر مالونه درکې ويغفر لكم بخنه بو کی تاسو ته الله دې بخنه کون کې او رحم کون کې ويريد خيانتک غواړي دا قیدیان دو کستا سره چې ستا ته یا او موږ ایمان راوړو دا وغه او تا نه ځان خلاص کیو بیا نه پرمانی کوي نو فقط خان الله من قبل پروانشتا په تحقیق سره د خیانت کړو الله سره په خوین کفر کړو مخکې د بدر نه فام کن منهم نو طاقت درک تعالی الله د دې پنیولو کې بیا به په الله زور اور کی الله دې په یو حکمت والا ان الذين امنو اوس داود صورت او ترغیب د جهاد ته او بیا زیر مجاهدین ته او تقسیم د خلکو بکی سلور قسمونو ته اول قسم ان الذين امنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړي پس ایمان نه والذین او دغه شان دینی دوستانه وراثت نه والذین آمنو دریم قسم هغه کسان چې ایمان راوړی دی ولم یهاجروا او هجرت نه دی کړي مالکم من ولایتهم مومن دی خو مهاجر نه دی مکه کې پاتې دی نشته تاسو د پاره داغه د دوستانه نه من شي ان څه شي حتا یهاجروا هغه سره تعلق مساتای تر دې چې هغه هجرت وکي ا وین استنصروکم فی الدین که چرته هغه امداد غواړي تاسو نه په دین کې تکلیف پراغه د کافرونه فعلیکم النصر لازم نه پتا سوداغي امداد کول ولی مسلمان خدای کنه امداد به کې الا علی قوم مگر امداد به نه کوي په مقابله داغي قوم کې بینکم و بینهم میثاقون چې تاسو داغه په مینس کې وعده د نه کولو د جنگ والله بما تعملون بصیر الله پاغه چې تاسو کوم عملونه کوي لیدونکې ولی به داغه مقابله کې امداد نه کوي چې بیا وعده ماتيږي کنه والذین کفروا سلورم قسم هغه کسان چې کافران دي باز داغه دوستان د بازو دي الا تفعلوه اي مؤمنانو کتا سونه کې دي جهاد لرا تکون فتنه فی الارض شیبه فتنه پزماکه کې و فساد کبیر او فساد لوی بشي والذین آمنوا وهاجروا زیره هغه کسان چې ایمان راوړل دي هجرت کړي دي جهاد کړي دي په لار د الله کې او هغه کسان او و نصرو چې زې ور کړې دي د مهاجرینو ته د دې امداد کړې اولایک هم المؤمنون حقا دا کسانم دې د مؤمنان پرشتیا دې د پاره بخنه د رزق دې کریم عزتمن والذین آمنوا هغه کسان اوس داوود صورت بیا را مات کړي والذین کسان امنو چې ایمان راوړل دي من بعدو پس د دې سابقینو نه وهاجرو هجرت کړي دي وجاهدوا معکم جهاد کړي دي تاسو په ملګرتیا کې فولائک منکم پس دغه کسان تاسو مرګری دي د سره تعلق ساتي و اولو الارحام او خاوندان د خپل ولی بعضهم اولا به بعضن بعض د دې چې د نو هغه ډیر نږدې دی بعض ته په میراث کې فی کتاب الله په قانون د الله کې میراث به اولو الارحام وړي مؤمنان میراث دی یو بل نه بنوړي چې کله اولو الارحام نه خو د ایمان په وجب او سره تعلق او ورولي ساتي ان الله یقینا الله بكل شیء علیم پارش باندې چې دینو پوا دی په صورت کې دو دعوی وی یو دعوا الانفال لله والرسول او دویمه دعوا القتال فی سبیل الله او صورت دوی سیو د صورت ختمي نو تفریح نه بعد بل شروع ان شاء الله بس تر پاو کم دولس پوری به تفریحه